اوس د دې ځای نه د شپږشتم آیات نه دا دریم باب د دې حصے شروع شو او دا د دې حصے اخیری باب دی د شپږشتم آیات نوالی تر آیات نمبر 63 پورې دریش پیتم نمبر آیات پورې دا باب بچلیږي ها په دې باب کې بسې خلاصه بر دې باب سي په دې باب کې مکه مسله ده د الله لا اله الا هو دعوه ده شبهات د نصارا او هغه د فقای چې نصارا کوم اعتراضات کوي هغه د فقای نو په دې کې به دا ترتیب وکړي چې اول به هغه دعوه بیا راوړي په بل عنوان سره بیا راوړي مخکې الله لا اله الا هو دعوه وا اوس په پیدل تر دلایل ذکر کی نو لس دلایل به ذکر کی په دوو آیاتونو کې چې الله لا اله الا هو سبد اسماء او صفات نه سبد صفات او افعال نه دا په دلایل ذکر کوي لس په دې خبره چې د الله نه غیر بل څوک معبود د الله نه بغیر بل څوک قیوم د الله نه بغیر بل څوک حی د الله نه بغیر بل څوک حاکم د الله نه بغیر بل څوک مطاع دا نشته دی دا برته وای لس دلایل به ذکر کی د لس دلایل نه پس بیا چلو کی بیا برته وای چې او لا یتخذ المؤمنون الکافرین ها اوس دینه سواراو ته دلایل ویل شو ها د دوی چې کوم اعتراضات هغه دف شو پس دا غینم دی الله لا اله الا هو نمنی نوراشه اوس ته توکا براءت ته وکا بایکاټ کا تعلقات سره کټ کا چې دی خپل تعلقات کټ کړ نو د تعلقات نه پس پاغي باندې با بیا ورست دا تر ډیر شمایات پورې دغه مسلې د یو ډیر شمایات نه مرته بیا وای چې خا اخو خو د تعلق کټ کا برا دی وکړه نوراشه ولاو مکا دوستی بکې د چا سره دی کې نو د الله د رسول سره د الله سره مینا کوا قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني او داغه نقشه درتخی دا به تر دو دیر شمایات پورې دغه مسله لاړ شي د دو دیر شمایات نه پس با بیا څه چل شروع کی بیا به نسوارا او شبهات د فقای نسوارا مختلف اعتراضات کړیو یو اعتراض به نسوارا دا کوي چې مونږه مونږ چې کوم دی د عیسی علی السلام ته خدای وایو نو دا ځکه چې د عیسی علی السلام په خدا په خاندان کې د خدایي صفات موجودو هغه د عمران علی السلام په خزه کې نو دا هغه جواب ورته وکي بیا به وایي چې نه د د په مور کې د خدایي صفات موجودو نو دا هغه جواب ورته وکي په و دې شم کې نو بیا به دا هغه نه پس دوی وایي نه د په ماما کې په نیایي کې د خدایي صفات موجودو زکریا علی السلام کې نو دا غي جواب ورته وکي نو بیا به دوی وای چې نه په د کی صفات د خدای موجودو نو د هغه جواب چې کوم دین هغه ورته سکی هغه ورته بیا شروع کی د سلور سلوختم آیات پورې به دغه جوابات چې د په ماما کې نشته لري د د په مور کې نشته لري د خدای صفات د د په نیا کې نو د د په نیکه کې نو د خدای صفات په دوی کې نو نو دا غي نه پس د ودیر شمای دغه 15 سلوختم آیات نه پس با بیا دا مسله روانه شي او دا بیا تقریبا تر 57 نمبر آیات پوری 58 نمبر آیات پوری به بیا د دوی ته دا نصاراو ته وی چې په عیسی علی السلام کې د خدای صفات نو او عیسی علی السلام نه چې د خدای صفات پکې نو دا غي د پاره بدری دیر شو چې ذکر کوي سو وجه درې دیر شو مختصر ما اصل کې بن عیسی علی السلام تاریخ ذکر کوي دا غي د دعوت تفصيلات په ذکر کوي دا غي د پیدایش تفصيلات په ذکر کوي خو پاره کې به تاسو دقت سره سوچ کوئ نو درې دیرش نقطې به تقریبا راوځي سو کم او بیش چې هغه به عیسی علی السلام په عبدیت باندې دلالت کوي چې عیسی علی السلام د الله بنده او عیسی علی السلام الہ نو عیسی علی السلام ابن الله د الله زوی نو عیسی علی السلام ثالث ثلاثه نو نو په اخر کې به دوی هغه یو اعتراض چې ولې تا بغیر د پلار نه زوی لیدلې ده سو نو دا غي جواب ورته په اته پنځوستم یو کم شپیتم آیات کې ورکی اول من دل دل انما قد عیسی عند الله کما تل آدم آدم علی السلام ته وګوره دا غ پلار چرته هغه الله به پلار نو پیدا کړي نو دا غي نو ورستو بیا څه شي بیا به دا غي نو ورستو فمن حاجکا دعوت د مباهلی به ورکی او کسی خلاصه به پیش کی او اخر کې بزجر ورکی نو بس دغه به د باب سوي خلاصه وي اوس یو یو لګوي اول دعوا داغي لس دلایل دا ګوري په دې دوه آیاتونو کې قل ورته وایا اللهم مالک الملک د دې د مخکې سره ربط دا دی چې نصارا چې خدای د عیسی علی السلام لا یا غیر الله کې ارچا لمنی نو ته ممانه ته وای چې نه بادشاہ یو الله دی زبل څوک نه منم یا دا سره چې په دې وخت کې نسوارا شبهات او اعتراضات کوي نو ته په دې وخت کې دا دعا وایا ها دا دعا وایا قل نو تو وایا اللهم اے الله دا قل بو سره وای کنه دا طریقه دا ده چې الله په کومه طریقه باندې دعا خو دې هغه طریقې سره وای اللهم اے الله مالک الملک اختیار من د بادشاہي سبوای اختیارمند د بادشاہي یا الله ته اختیارمند د بادشاہي بادشاہي ستا پلاس کړه تو تل ملک من تشا ورکه بادشاہي هغه چاته چې ستا اراده وشي ستا چې چاته اراده وشي نو تا غي ته بادشاہي ورکه ها وتنزع الملک او راکاږي لری اخلي نزع یو شی په زور باندې راخکل راکش کولو ته ویل کیږي وتنزع الملک او ته په زور باندې اخلي بادشاہي ممن دا چانه تشا او چې ستا اراده ورته وشي اوس دا څه ونوي چې بادشاہي ورکه وتاخذ الملک او بادشاہي اخلي بلکې تنزع الملک وي ځکه ما تاسو ته وی نزع په زور اخستلو ته ویل کیږي نو دا اصول دي چې چاته امارت او بادشاہي نه ملاو شي یا خو نه ملاو شي خو چاته چې ملاو شي بیا ته نه اخلي نو بیا په زور اخلي خو بیا په خوخه نه ور کوي نو ځکه دې جانب کې وي چې وتنزع الملک او ته په زور اخلي بادشاہي ممن دا چانه تشاو چې ستا اراده وشي وتعز من تشاء او عزت ورکه هغه چاته چې اراده دی وشي وتذل من تشاء او ذلت ورکه هغه چاته چې اراده دی وشي نو عزت ورته ورکی په بادشاہي سره عزت ورته ورکی په دین سره عزت ورته ورکی په مال سره عزت ورته ورکی په فتح سره ذلت ورکی دا شان ذلت ورکی سوق بی دینه کی ذلت غټ ذلت خدا دے سوق چې کوم دین دا غنه مال واخلی د چانه بادشاہي واخلی چا ته شکست ورکی خجی بیدک الخير ستا پلاس کې خیر دے الله دا الله په قدرتونو کې خیر دے دا الله پلاس کې خیر دے اوس بيدک الخير هو سره شر یاد نکړو الان کې شرم د الله په لاس کې دی وای ځکه هغه هغه د الله په لاس کې دی خود شر نسبت برای راس الله ته نکیږي ځکه یاد نکړو بعضی وای دا شر ځکه یاد نکړو چې شر چې کوم دی نو د هغه هر چیز کې شرم شته خو خیر پکې پیدا شوی د خیر د پاره دی هغه کې یو جانب د خیر خامخاوي شپږ شو تولج الليل في النهار اوس بل دلیل ګورا تولج الليل في النهار ته داخله شپه په ورځ کې وتولج النهار في الليل او راو باس او داخله ورځ په شپه کې څنګه شپه په ورځ کې داخله نو ګورا کنه په جمی کې شپه په ورځ کې داخله شي د شپې غ ساعتونه راکټ کی او هغه ورځ تراشی خیال مو ده تاسو چې اوس په کم ټیم باندې اشراق کوي کنا نو په هغه ټیم باندې په دغه کې تعجب کیږي په جمی کې خیال مده کنه هغه د شپې برخی اوس هغه ټیم چې کوم دنه هغه د ګرمۍ کې ستاره هغه ورځ ته راغی دغه رنګي د ماقام ټیم کې وګوره کنه 15 بجې اوس په و بجې باندې اذان کیږي ګلان کې و بجې ته تاسو کې په باندې و بجې او حالان کې په جمی کې تاسو و بجې باندې د ماسوتن مونږ کړي فارغ ایتنه نو دومره پوری هغه د شپې برخی هغه د شپې ټوکړي راکټ کی ورځ ته راولي د ورځې ټوکړي بیا په جمی کې الټه شي بیا بیا د ورځې ټوکړي ورکټ کی هغه شپې ته ور داخل کی دغه شانته الله کوي سوک تیرو توبه تی سو کرنا تا سو کفر ته دن کی سو اسلام تراولی دارنګ الله تعالی کله د اسلام زمکا د کفر زمکا الله تعالی مسلمانان غالب کی هغه اسلام تراشنو دا دغه شوا لکه شپه په ورځ کې داخل شي اگئی دا یو یدا دا غینه بچی پیدا شي یو یمړه دا لیکن بچی تنه ژوند دی پیدا شي دا رنګ منی نو فد انسان چې دا اخ مړه دا لیکن انسان تنه ژوند دی پیدا شي دی بل جانب تو ګورا وتخرج المیت اراو بات مړه من الحی د ژوند دینا د ژوند دینا بیا مړه پیدا کیږي څنګه په دې شکل باندې چې مطلب دا چرګا هغه خدغه د کنه ژوند دی دا لیکن دا غینه یو یا پیدا شي هغه مړوي کنه وی دغه رنگ اوس تراشه د مسلمان نه کافر پیدا کول دا د ژوندۍ نه مړ پیدا کول دي او د کافر نه مسلمان پیدا کی نو دا د مړ نه ژوند دی ځکه چې هغه معنا من مړ دی روحاني تور سره هغه مړ دی وترزق من تشا او روزي ورکه تا هغه چاته چې ستا اراده وشي بغیر حساب بغیر د حساب نه بغیر حساب هغه معنی مې تاسو په سورته بقره کې تیرې کړې وي کیات کې مرادي چې بغیر د حساب نه روزي سمانه ده بغیر د مراجعینا بغیر د ارادینا بغیر د ګمان نه غټول معنی مې تکړوي و معنی مې تقریبا اتو لا يتخذ المؤمنون الكافرين اوس لس دلائل برابر شو په سبان په دعوه د الله لا اله الا هو باندې چې د الله نه غیر بل څوک اله نشته دی معبود مطاع او حاکم نشته دی نو چې دلائل کړه ته وی اوس د دې نه منونکي خلق چې کم خلک دا دعوه نه مني هغه سره چلو کو هغه سره تعلقات کټ کا هغه سره تعلق کټ کا رب هغه سره مساتا نو نصارا سره د اعلان مقاطعه ده لا يتخذ المؤمنون الكافرين نجني سي مؤمنان الكافرين كافر لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین من دون المؤمنین ما سیوا د مؤمنانو نه دون دی دا کې په معنا د تجاوز تر راځي من دون المؤمنین متجاوزین عن ولایت المؤمنین چې دی ورتیری دن کې د دوستۍ د مؤمنانو نه دا غي بیا دوه صورت دي یو صورت دا چې ته د کافرو سره دوستی کې او د مسلمانانو سره نه کې دا هم باطله دویم صورت دا ده چې هم د مسلمان سره دوستی ده هم د کافر سره دوستی ده دا هم پکې راځي تجاوز دی او ورتی ورسه پیدا نو دا سری دا دواړه ناروا دا مکوي و من يفعل ذلك او څوک چې دغه دوستی وکي فليس من الله نو نه د الله نه فليس من حزب الله نه د دل د الله نه بعد وی فليس من ولايه الله نه د دوستی د الله نه فی شیئن په هیڅ چیز کې په هیڅ جانب کې دا د الله دوست نه دی چې د کافر دوستانه کوي د کافر دوستانه کوي بیا براش ان شاء الله سورته مائده کې برکه پوره تفصیل کوم په مسله د موالات د کفارو د دوستۍ باندې چې د کفارو د دوستۍ تقریبا شل سورتونه دي هغه به ان شاء الله الته کې بیا سوره وخت هغه مطابق به ذکر کوو هغه کې بعضی سورتونه سدي هغه کفر دي بعضی سورتونه سدي هغه حرام دي بعضی صورتونه به بیا داسي چې هغه صرف شکل او صورت ته دغی نو هغه به حرام هم نه هغه البته دی دا کې ابن جریر معنی کوي ښا و من يفعل ذلك اے من يتولى اليهود والنصارى هغه وایي چې څوک دوستی کوي د کافرو سره د يهودو نصاراو سره څنګه د کافر سره دوستی کوي وينصرونهم ويستنصرونهم ويعاقونهم ويعاشرونهم معاشره المؤمنين داسې دوستی ور سره کوي چې دا غي مدد کوي دا غوی نه مدد اخلي دا غي سره د مسلمانانو غلطه ژوند تیري نو دا سره څنګه دی نو هغه وای فلیس من الله فلیس من دین الله فی شیء وای دې د الله د دین نه پسیس کنه دی فقد بری الله منه و بری منه الله د دنه براءت کړو دې د الله نه بیزار شو بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر ځکه دې د دین نه مرتد شو او دې په کفر کې ور داخل شو په دې ځای کې زمونږ د عقاید لوی امام ابو منصور ماتوریدی درې صورتونه جوړ کړی دي هغه کې یو صورت د کفر دا دی چې دې د هغه دین خپل کې دا د هغه دوستی ده دا هغه په دین باندې روان شي دا غي دین څه دی دا غي دین په خپل زمانہ کې بدلیږي را بدلیږي په هغه زمانہ کې يهودیت او نصرانیت دینو او نن زمانہ کې ګوره دا غي دین يهودیت او نصرانیت نه دی نن زمانہ کې دا غي دین سیکولرزم دی دا غي دین دا موجوده نظام دی چې دا ورته رسوب قبول کړي او دا رنگ نو هغه وای دا سړی کافر دی دویم صورت چې کوم دی نو هغه څه دی دویم صورت هغه وای چې د کفارو سره ته دا دوستی وکي چې د مسلمانانو او د کافرانو جنگي او ته د کفارو سره د مسلمانانو په خلاف مدد وکي تعویلات اهل سنت کې هغه لیکلي دي وای فإن اعانوهم على المسلمین خوشوی فقد کفروا وای کچرته د مسلمانانو د کافر سره مدد د مسلمانانو په خلاف باندې وکړو نو بیا دا یقیني کافر دي بیا دا مسلمانان کافر شو د دین نه په دې باندې ووتل ځکه چې د مسلمان خلاف دا غ سره سکی مدد کوي او هم په دغه کې بیا د مدني څخه فتوا ده چې هغه وایي چې مسلمانانو خلاف د کفار سره ودرېدل داسې دي دا بدترین قطعی مخرج من الملت کفر دی او هم دا شان فتوا انور شاه کشمیری دا هغه وی ومن ذب عنه او تاول قوله يكفر قطعا ليس فيه تواني سوق چې د کافر نه دفاع وکي او یا دا هغه د قول تعویل وکي نو دا سړی قطعی کافر دی او په دې خبره کې کومه کمزوري نشته دی نو دا ډیر خطرناک صورت دی ومن يفعل ذلك سوق چې وکي دا دوستی د کافرو فليس من الله نو نه د دین د الله نه پیشي ان په هیڅ کې د الله په دین کې بالکل پاتې نه دی الا ان تتقوا منهم تقاتا مگر کچل کتا سو ځان بچ کوي منهم د دغه کافرونو تقاتا فزان بچ کول سره ځان ته بچ کې او غي ته ځان داسې ښکارا کړو چې زه خو غني مطلب تاسو ملګری ما خو لیکن هغه کې بیا ساتي چې یریږي تنا ځان ته بچ کې نو صرف په خلی باندې ورته ویل شي چې زه تاسو ملګری په عمل باندې نشي کوله ابن عباس وی رضی الله تعالی عنہ التقیه باللسان لا بالعمل تقیه په جبه باندې دا په عمل باندې نه چې په اعمالو کې دا سره ور شروع شي او دا غون ته هغه توي راته مسلمان را له اوجنا اته وتوا کې سیدا او بیا خلکو توا کې زه خود د نظام بچ کوم زما مجبوری دا په دې مجبوری باندې تنبت کې مسلمان وجل د تنل جایز حتی قاضی خان نکلی دی رجل اختفى في مكان فاصابه العدو فسالوه عن اصحابه فلا يجوز له ان يعلم مكانهم وان قتلوه قاضي خان وای په فتاوا کې وای کچرته یو سړی د دشمن نه پټ شه په یو ځای کې او دشمن ورته ورسېدو او دې راونی ول او بیا ورته په بیت پښتنه او کجستا ملګری کم ځای کې دي نو وای دل نه دی جایز ته دی وته خپل ملګرو ځای وخی ولی اگر کده قتل شي پدې کې اگر کده په قتل کیږي دا کار ورله جایز نه دی صرف په خلی باندې دا تقیه کول شي چې ورته وایي چې وزت تاسو ملګری ما عملا بداوی سره کم کردارو نه ادا کوي الا ان تتقوا منهم تقاد امانه دا او دې ته بیا دو صورتونه یو صورت د مدارات ته ان شاء الله را بشي کې خپل ځای کې یو صورت د مواسات ته دا دو صورتونه جایز دي مدارات هم دغه دي چې یا دغه د پاره دا غي نه یریږي او ته ته ځان دا ښکارا کی یا مواسات ته کوم کافر تا سره جنگ نه کړي او ته دا غوي سره کوم معاملې کې دا غستلو خرڅولو پاره کې وسره انصاف کې غي ته مواسات وای یو موالات ته موالات حرام دی په باز دینو کې بیا کفر ګرځي و یحذرکم الله نفسه او الله تعالی یری تاسو نفسه د خپل ځان نه الله دې د ځان نه یری دا خطرناک دم کې ده خطرناک ډنکی دار چې په نورو ځایونو کې وای الله وای د تاسو د اور نه يروم کله وای د جهنم نم يروم کله سوي کله وای د عذابون نم يروم په دې ځای کې الله تعالی وای زم د ځان نه يروم ما خو پیژنې کنه زما بادشاہي زما زور او طاقت خو ته معلوم دی کنه زمانه وډار شي زم صرف د خپل ځان نه ډاروم یعنی دا معاملې بر سره زکوم کړه کفار دوستی دې کړي وا د دې مقدمه بر سره زه چلوم خو چې بذات خو دې چلوم والله والى الله المصير او خاص الله تعالی ته ګرځیدل دي هغه ته ورځي بل خاطلې نشي چې تواجه کوي بل خاطر ته تختم قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ورته وای ک چرته تاسو پټوي ما هغه دوستی د کافرو في صدوركم پسینو تاسو کې د کفار سره د دوستی دا او هغه په ځل کې پټه کړی دا او تبدوه یا احکار کوي يعلمه الله نو پويږي پاغي باندې الله الله ته معلومه ده الله نه پټيږي ولې نه پټيږي زکا ويعلم ما في السماوات وما في الارض الله پوهه دی هغه چې پاس مانونو کې دی هغه چې پزماو کې دی نو الله تعالی ټول اسمان او زمکه علم د ستاره زړه علم ورته ني والله على كل شيء قدير الله تعالی پار یو څه باندې قدرت لرونکی دی یوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا اوس ورته دمکی ورکی تخویف ورکی په آخرت باندې تخویف اخروی وای ښا یوم تجدو باغ ورځ باندې چې وب مومی کل نفس هر یو نفس ما هغه عمل عملت چې د کم کړه دی من خیر د څه خیرنا محضرن محضرن حاضر یعنی موجود د دسترګو مخه ته په خپل عمل نامه کې هغه ورته راکاره چې دا عمل ما کړو وما عملت من سوء او وبوینه هغه عمل من سوء ان چې د کړو من من سوء ان د بدینا کم بد عمل کړو هغه هم خپل مخ ته حاضر ویني چې دا موجود دی اوس په دې باندې سوال دی سوال دلته کې دا دی چې او بعد عمل به سړی کړی خو توبه به تیستی بعد عمل به کړی خو توبه به تیستی او بد عمل دارنګ ښه عمل به کړی خو هغه الله برباد کړی نو هغه به ویني او کنه به ویني نو هغه کې دوه خبر جواب کړی دی علماو یو خبره خدا دا چې کم دندل ته کې د بد عمل نه هغه مراد دی د نیک عمل نه هغه مراد دی چې هغه برباد شوی ني نو هغه عمل به موجود ویني او بد عمل نه هغه مراد دی چې کم عمل د بد کړی دی او هغه نه بیا توبه نه ده استینو هغه به ویني یا دویم جواب دا دی چې نه خ عمل بد عمل کاغه بر باد شوی که توبه ته کړی هغه به بیا مویني خو صرف او به ویني الله دې ورته کوي چې ګوره دا دې کړی وو پوه شوی نور چې کوم دنه سزا جزا که توبه ته استونه جزا کوته نه ملاویږي صحیح شو بدلا دغه سزا کوته نه ملاویږي او کچرته د خیر عمل کړو خو عمل بیا برباد شوی نو پاغي ورته ثواب نه ملاویږي خو صرف او به ویني چې او دا موجود دی او دا بسرو کې زلزال کې بیا راشي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى په اندازه د ذری چې عمل کړی هغه به ترخ کار شي ښا تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا تود تمنا بکیدا نقص دا نفس په تمنا کوي ارزو بکې سبا وای لو ان بینها دا لو تمنا یې دې نو لو ان بینها کاش کې پمیل دې پمیان زما کی دا ځان یادې ښا پوښوی دا ها ضمیر دی نفس راځي دی نو کاش کی پمیان زما کی و بینه پمیان د دې عمل کی امدم بعیدا مودوی لری لری مودوی یعنی د دې عمل سره نه ملاو شوی یو معنی دا ده دیو معنی دا دا چې لو ان بینها کاش کې پمیان د دې نفس کې و بینه پمیان د دې ورځ کې امدم بعیدا لری مودوي لری وګده زمانه وي چې ما خو دا ورځ لیدلې نه وې سره یا الله ته دې سره راځم دې کړه نه وې دا بسمره خوا و یحذرکم الله او یری تاسو الله تعالی نفسه د ځان خپلنا والله رؤوف بالعباد الله تعالی شفقت کوونکې په بندګانو خپل باندې ګور شفقت کوي په کوم بندګانو د عمل صالح والو باندې کا په اخرت کې او په دنیا کې په دواړو کې کافر باندې هم کوي په مسلمان هم کوي دواړو له روزي ور کوي دواړو ته یو ژوند ور کړی دی قل ورته وای ان کنتم تحبون الله اوس د کافر سره دی بایکاټ وکړو د سره وجنا چې هغه انکار کو د الله لا اله الا هو د دعوینا نو خو دوستی د چا سره وکم دوستانی ځای در تخیو دیمه خبره دا چې راته وای چې د الله لا اله الا هو دا ورته معلومه شو نو ته د الله سره مینه وکا ګوره الله څنګه عجیب صفات دي نو په دې صفات باندې باید پکاره چې ته هغه سره مینه وکې ها قل ورته وای ان کنتم هو اوس چې ته د مینه کې نو دوی ته وای زما د الله سره مینه ده نو د الله سره مینه وستا څنګه په کم طرز باندې وای نو هغه به رسول الله په اتباع کې د سنت په تابعداري کې وي دا نه چې ځان نقبل طریقه راو باسي او ته واجی د په دې طریقه باندې مینا کوما نو هغه مینا نه د مراد قل ورته وای ان کنتم کچری تاسو تحبون الله چې مینا کوي د الله سره نو فتبعوني زما تابعداري وکي يحببكم الله نو الله به مینا وکي د تاسو سره ويغفر لكم ذنوبكم او بخنه د ګناونه بو کی تاسو ته تاسو ګناونه وتاست معاف کی فدوو دغه باندې ان کنتم تحبون الله فتبعوني د مینه د الله چې کینه د رسول الله په تابعداري کې وي په سنت رسول الله باندې وي په دې وجه باندې د دې کې شربيني لیکلي دي چې ومن کان للشرع عليه اعتراض کتا یو سره ولید چې داغه کرامتونه صادریږي خو لیکن هغه د شریعت نه خلاف روان دی شریف اعتراض دی نو فهو مغرور مخادع دا سړی اته په دوکه کې پریوته دی او خلکو تم دوکي ورکي خو شي په خپل ماته په دوکه کې پریوته دی په ځان شک دی ولی راغلی دی خو لیکن دې دنه ولی نه دی او دا رنګ خلکو تم دوکي ورکي چې د شریعت خلاف روان دی موز نه کوي ها یا ګیره خرولې دا دا سړی د الله ولی چرته د کمې غاړې نشو دا د الله ولی نه دی چې د ار څومره کرامتونه د پلاس باندې ښکار کیږي دا به اته دروغ او دا به یا سحر وی یا به کهانت وی یا به بل څه وی د شریعت نه خلاف ناراضي او دی وجنا عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانی پیر صاحب هغه وایي چې دغه کوم دی څوک چې دا وایي چې څوک د الله تعالی سره مینه کوي هغه پر رحم کوي قل ورته وای اطیع الله والرسول اوس دا څنګه مونږ د رسول الله د اتباع کو اتباع طریقه به څنګه او دا د يهودو د اعتراض جواب دی يهوديان اعتراض کو وی دا محمد صلی الله علیه وسلم چې مونږ ته دا دعوت راکړي وی د بل څه مقصد نشته د خدای دا وای چې زما داسې عبادت کوي لکه عیسایانو چې عیسی علی السلام عبادت کړی دی الله ته رد کوي چې وظالمانو دا مطلب نه دی د اتباع معنی پیژنې د اتباع معنی عبادت کول نه دی د اتباع معنی اطاعت کول دی خبره منل دی نه دا چې دا غي عبادت کوي نو قل ورته وای اطیع الله تابعداریو کوي د الله ور رسول د رسول نور زینو کې واطیع الرسول الله دې کې وسرانه او اطیع الرسول او نوی ور رسول وی دغه دې کې اشاره دې خبره طرف ته کوي چې دا رسول دا اتباع کیږي دام د الله د حکم د وجنه کیږي نو اصل عبادت بر الله کې د رسول په طریقه باندې وکي فان تولوا نو کدی مخواړو فان الله لا يحب الكافرین یقینا الله نه خوخی الله تعالی کافر خلق چې کم خلق د الله د رسول د اطاعت نمخ اړی دا کافر دی الله تعالی د سره مینه نه کوي ښا تر دې پوری خدغه مساله ذکر شو چې ما تاسو ته وی چې بیاغه دعوی را تکرار کړه او باغی دعوه باندې څه ذکر کړل لس دلایل د دلایل نه پاتې څو کړل بیا د ته وی چې د دې هغه خلق سره تعلقات کټ کا چې کم خلق د دې دعوی منکرین دي بیا دا غینه پس رته وی چې ښا څنګه طریقه باندې په دې دعوه باندې د عمل کوم وی د رسول الله په اتباع کرا روان شه نو استاو په الله لا اله الا هو باندې عمل راشي اوس راځه ان الله استفا ادم و نوحا د دې زینا تفصیلا په دغه نصارای نجران چې کوم وفد راغلی و په دغه وفد باندې تفصیلا رجونه اوس کوي ښا یو رد دا دی دې دا کې دا اول چې کوم دی چې د عیسی علیه السلام شجره وته بیانې څه بیانې شجره شجره بیانې چې والکا تاسو عیسی علی السلام ته خدای ولي وایي عیسی علی السلام خود چا بچی دی پوه شو کنه عیسی علی السلام د مریم بچی دی او مریم د عمران علی السلام لور ده او عمران علی السلام د ابراهیم علی السلام په اولاد کې دی او ابراهیم علی السلام د آدم علی السلام بچی دی نو تاسو څنګه د عیسی علی السلام د اولوهیت اقرار کوئ د پلار او نیکه معلوم دی تاریخ او شجره معلومه ده دا څه د اسمان نه خل را کوم شوی نو څنګه تاسو د یو دا یو دا شجره وته ذکر کړي دویمه خبره دا ذکر کړي چې عیسی علیه السلام چې تاسو وای چې عیسی علی السلام دا سره دا الہ دې زکا چې عجیب عجیب کرامات او عجیب عجیب معجزات په صادر شوې دي نو الله وای دا چې ما ډیر بندگان غوړه کړی دي ها آدم علی السلام نه غوړه کړو نوح علی السلام نه غوړه کړو ابراهیم علی السلام عمران علی السلام نو دا خلق چې زه غوړه کوم دا د هغه د الوهیت دلیل نه وی چې هغه خدایان دي بلکې دا د هغه د غوړوالي او د رسالت دلیل وی چې دا د الله رسولان دي لیکن دا نه چې خامخا دی هغه سو ګرځيږي هغه د الہ ګرځيږي او خدای دی ګرځيږي ان الله استفا آدم و نوحا یقینا الله تعالی غوړه کړو آدم علی السلام استفاده الله تعالی په قران کې چې غوړه کړی دی یو ګور یو استفاده یو اتباع ده دواړه په معنی د منتخب کول غوړه کول سر راځي خو استفاده معنی د صفائی موجوده چې الله تعالی دی پاک کړی دی نو چې په دې ځای کې راکم انبیا یا کړی دي چې دا ما الله وی غوړه کړی دي نو مطلب دا چې دا د ګناهونو هم پاک کړی دي انبیا علیهم السلام نه ګناه نه کیږي دې خبر طرف ته اشاره شو بیا استفاده قران کې تقریبا په ولس معنی سر راغلی ده کله استفاده نبوت وی کله استفاده سوی د بل یو امر وی لکه الله تعالی طالوت سے غره کړو ان الله استفاو هغه استفاده امارت او د امیرای وا دا رنګ مختلف استفاعات په قران کې راځي دا استفاده نبوت تا او په دې دا کې بیا قرطبی 15 15 ولې پاره کې ذکر کړی دي چې آدم علی السلام الله تعالی غره کړو څنګه غره کړو پسوس ابن سره غره کړو یو د الله نبی ها دویم نمبر خبره دا چې ابو البشر د ټول انسانانو پلار دی دریم نمبر غوړه کړه الله په دې طریقې سره چې خلافت ورته د ځمکه اوله هغه ورکو څلورم داو پرشتو ورته سجده کړي وا پنځم داو چې جنت ته ور داخل کړو صحیح شو کنه نو دا استفاء او آدم دا و اولوحا او غوړه کړه الله تعالی نوح دا یو یو ورته ذکر کوي چې آدم نه په پنځو وجو سره غوړه کړو خدای شو خدای ته جوړ شو نه داغه نه خدای نه جوړ شو الہ ته نه جوړ شو نو که عیسی علی السلام الله تعالی غوړه کړو داغه نه بسنګ خدای جوړ شي و نوح او غوړه کړو الله تعالی نوح علی السلام نوح علی السلام الله تعالی څنګه غوړه کړو یو خدا او نوح علی السلام دویم ابو البشر دی ځکه دا دویمه سلسله د انسانانو بیا د نوح علی السلام نه خورا شوی دا دویمه خبره دا ده چې الله د الله تعالی نبی دی صحیح شو دریمه خبره دا ده چې اول د شرک په مقابله کې رسول څوک راغله دی نوح علی السلام راغله دی څلورمه خبره دا ده چې الله تعالی د غرق نه بچ کړو غرق کیدون الله تعالی بچ کړو په بیړۍ کې کوم دنه سکو هغه سور کړو نو دا شو وعلى ابراهيم او غره کړی الله تعالی آل د ابراهيم عليه السلام نو ابراهيم عليه السلام غوړه کړي او دا آل غوړه کړي دي ابراهيم عليه السلام د غوړه کېدو سو وجه دا یو وجه دا چې ابراهيم عليه السلام خدای الله نبی دی خو معلومه خبر ده یو دا چې ابو الانبیاء دی د انبیاء عليه السلام پلار دی ها ځکه ما تاسو ته وی چې د ابراهيم عليه السلام نو ورستو چې څومره انبیاء راغلي دي دا د چا په اولاد کې دي دا د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې دي ځکه د ابراهيم عليه السلام اولاد دوه قسمه یو بنی اسرائیل شو او یو بنی اسماعیل شو نو یو لاک د لس کم پیغمبران لس کم نور ټول پیغمبران چې د بنو اسرائیل کې دي او یو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بنو اسماعیل کې دي نو ګوره دا ټول انبیاء علیهم السلام پلار دی بیا دغه خبره ده چې ابراهیم علیه السلام الله تعالی غره کو په محاجد نمرود سره نمرود سره څنګه مقابله وکړه دغه رنګ قوم سره مقابله وکړه اور ته وګرځیدو پوه شو کنه بیت الله دغه پلاس باندې جوړ شو دا ټول در الله تعالی دغه غوروالي لپاره وآل عمران او غره کړ دی الله تعالی آل د عمران علی السلام د عمران علی السلام آل الله تعالی غره کړ دی عمران علی السلام هم غره کړ دی ولی د عمران علی السلام په آل کې د غره کېدو یو وجه خدا وا چې روس ډیر انبیاء علیهم السلام د عمران علی السلام په اولاد کې راغلي دي دویم نمبر الله تعالی ورله داسې لور ورکړه او داسې لمسې ورله ورکړو چې الله وایي چې ما دواړه د مخلوق د پاره علامات ګرځولې دي عیسی علی السلام او مریم او دریمه خبره دا ده چې د بیت المقدس دغه چا تاوالو خدمت هغه عمران علی السلام او دغه کورنۍ تاوالو نو دا ټول دغه د استعفا او د غوروالي سړي دلایل دي علی العالمین په خلق باندې په خپل زمانہ کې ذریه بعضها من بعض ذریه دا وای بعض وای بدل د آدم نه او بعض وای حال دی نو ذریه دې دا کې پلا دغه تا ذریت بچو تم ویل کیږي او ذریت پلار تا او نکاح تا غي تم ویل کیږي نو دلته کې به د ذریت معنی تاسو د مخلوق کوي ښا ځکه چې ټول خو بچی نه دي آدم علی السلام خو پلارو پوه شو کنه نو ذریتا بعضها من بعض مخلوق د الله دی ذریت ما دا سوی هغه مخلوق ته ویل کیږي چې هغه خوارشي زر خوریدو تا وغه نرو میګو غوندې خوریدو ته ویل کیږي نو ذریت المخلوق د الله دې چې خور شوی د پدما کې بعضها من بعضن بعض د بعض نه دی په نسب کې بعض د بعض نه دی په دین کې په دین کې شریک په نسخ کې شریک مخلوق ته والله سمیع علیم الله تعالی اوریدون کې د ویناګانو د خلق دی په بار د آل د عمران کې او علیم دی الله تعالی په نیتونو د خلق باندې اذ قالت امراه عمران یاد کا په وخت کې دا اوس د دوی دوی مشبهات دوی اعتراض دوی دار راغی نصارا او دا وی چې موږ عیسی علی السلام ته د الله تعالی زوی او د عیسی علی السلام ته الہ زکه وایو چې دا کمالات چو کنا نو دا د دفع نیات د عمران علی السلام په بیبي کیو د عمران علی السلام په بیبي کیو د الوهیت صفات او د الہیت نو هغه منتقل شو عیسی علی السلام ته الله جواب کوي چې نو ګورا د عمران علی السلام بیبي خود الله عابد ده هغه کې خود الہیت صفات نشته اذ قالت امراه عمران یاد کپاغه وخت چې وی خزید عمران علیہ السلام دا سوفوا دا عمران چې کوم دی عمران عمران ابن ماتان ابن اشعرات دی ګورخه یو عمران هغه مې تویل ابن یسهر ابن فاحس ابن دغه دی لاوی ابن یعقوب دی هغه د موسی علیہ السلام پلار دی هغه بیل دی دا بل د مریم دغه نیکه دی د د مریم پلار دی دا عمران ابن ماتان دی ښا دا دا بل عمران یادی د د د خځې نوم چې کوم دی هغه یوحنا او ها یوحنا بنت فاقوز دا د د کوروالی نومو دا د هغه باره کې وای امرات عمران چې کله وی دی خځې د عمران علیه السلام سی وی رب دی ای رب زما انی نظرتو دا پس د عمران علیه السلام د مرګ نه عمران علیه السلام وفات شوو بیت المقدس خدمت باغه کو نو د دوی د کورنۍ نه څوک د خدمت نو نو دی وی یا الله زما په دې کې ته چې دا کم معشوم دی کدا الله پیدا کړو نو دی به د بیت المقدس خدمت کوي نو دا هغه طرف ته انی نظر تو یقینا ما منحت کړه دی لکه خاص تعالی را ما هغه بچی فی بطنی چې په خېټه زما کې دی محررن په داسې حال کې چې آزاد بوي خدمت د بیت المقدس ته بل څه دنیا کار په نه کوم پاګه کې نه باندوم آزاد کړه شوی وي فتقبل مني نو قبول کې زمانہ انک انت السمیع العلیم یقینا الله ته اوریدون کې د دعا زمای او العلیم الله ته پوهه پنیت زما باندې اوس دې دا کې وګورئ د عمران علی السلام په بیبي کې د الوهیت صفات شته نشته دی ولی یو پکې وجه دا ده چې انی نظرت لک ما فی بطنی یو خبره خدا را ته دا وایي چې الله ما د خپل بچی تا ته منښت کړی دی نو ګوره نظر چا لره منی الله لره منی نو که په دې کې په خپل د اولوہیت صفات وي یا دې په دې مسیح کې وي خدا هغه لپاره به کړو کنه بل سوي بتقبل مني په دې قبولیت کې چاته محتاج ده الله تا وای الله ته زمانہ قبول کی دریم نمبر ګوره د اولوہیت صفات السمیع او العلیم دا د اولوہیت صفات دي دای چا ته ثابت کړ دای الله ته ثابت کړ وی انک انت السمیع یا الله تا اوریدونکې او العلیم الله ته پوی نو د اولوہیت صفات چا ته ثابت کړ الله ته دا وګوره فلما وضعتها نو هر کله چې اوځي ګولا ها هر کله چې اوځي ګولا دی ها هغه جنای صحیح شو هغه جلکې پیدا شو نو قالت دی وی ربی ای رب زما انی وضعتها انثى یقینا ما خو اوځي ګولا جنای ما خو جنۍ پیدا کړه الله دای د څه د وجنه وی دای د تعسف د وجنه وی د افسوس د وجنه چې الله هغه خو جنۍ پیدا کړه ما خو چې دا به بیت المقدس خدمت کوي نو د بیت المقدس خدمت خو سړی کوي او دا خو زنانه نه زسو کوم الله دا اعتراض نه کوي په الله باندې بلکې دا دا اعتذار کوي عذر پیش کول یو سړی یو عذر پیش کوي چې الله ما خو چې زما بچي په بیت المقدس خدمت کوي خو دا تا خو چې ما ترا کدا خو جنې دا او جنکې خو د بیت المقدس خدمت نشي کولای نو په دې وجه باندې دا ټکی وي په دې ځای کې د دې معلومه شو چې د عمران علی السلام په خزه کې د عیسی علی السلام په نیا کې د صفات د الوهیت نو موجود ولی زکه چې د اغه د ارادې نه خلاف کارو شکونه شو د اغه اراده خدا و چې مال به الله تعالی مذکر الک راکی سړی براله راکی نغه د بیت المقدس خدمت کوي هغه الله تعالی څور کړ جنې ورکړه داغه د اراده نه خلاف کارو شو والله اعلم بما وضعت الله تعالی خپوه دی بما فاغه سبانه وضعت چې دی دی ګولیو الله تعالی کمالات معلومو دا ما د تفقیم د پاره دا الله فاغه ما چون باندې پوهه و چې هغه دی ګولیو چې دا غیر ډیر لوی شان او اگر چې جنې وا او الله ورته وی ولیس الذکر او نه دی هغه الک الذي طلبت طلبته هغه ماشوم چې تا وخته و کل انسا التي وهبت لك هغه پشان د هغه جنې چې ما تا ته درکو هغه الک چې تا غوښتو هغه دی جنې ته نه را رسیږي د دې جنې مرتبه د هغه نه سره هغه ډیره پورته ده و انی سمیتها مریم ها اوس دا د هغه کلام د بیا ها دا اوس د دغه د مریم د مور مور کلام د عمران اسلام د بیبي و انی سمیتها او یقینا ما نوم کې خود په دې جنې باندې مریم د مریمي مریم د عبرانی د لفظ دی معنی راځي عابده عابدی په معنی سر راځي ها اوس دا نوم په کې خو دو دینه مو معلومه شو چې عمران علی السلام وفات شوه په دغه ټیم کې زکه چې بیا نوم کې خو دل د پلار حق دی دی دا کې مور په نوم کې خو دنه معلومه ده چې پلار نشته دی او دی دا ابن کثیر استدلال کړی دی چې خدای د ماشوم څنګه پیدا شي نو سره په نوم کې دی ګوره دا ماشومه پیدا شولا مریم او فورن ته مور نوم څکو کې خو د پلا د نوم پښتانه کوته واټو ورځ انتظار کوي و انی سمیتها مریم فالبت دا غي ورځ نو وتل بیا بالکل صحیح نه دي و انی اعیذها او یقینا ز پناه غواړم د پاره د دې دتا پتا پتا باندې الله زه د دې مریم د پاره پناه غواړم پتا باندې و ذریتها او د پاره د اولاد د دې من الشیطان الرجیم دا شیطان رټلی شوی نه د شیطان رټلی شوی نه کوي الله پناه غواړم هغه الله هغه پیرام ولی او تا نه پتا سره پناه غواړم الله چې شیطان دې مت مت نه کی حدیث کې راځي هر ماشوم چې پیدا کیږي د شیطان ولې یو چوکا ورکي ښا یو چوکا ولا ورکي نو دا هغه سره د ماشوم چې څنګه پیدا شي نو چغه وای تجي چغه وای وای صرف د دې چوکې نه چې بچتي نو یو مریم او یو داغه بچي یو مریم هغه ته دا چوکا نه ور کړی او یو داغه بچي عیسی علی السلام دا بچتي ښا نور ټول ابن آدم البته د نبی علیہ السلام په باره کې څنګه خبره ده نو دا غي باره کې راځي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي زما چې سره چې کوم شیطان دی د ارچا سره یو شیطان شته نو فقرینی اسلم هغه اسلام راوړی دی هغه اسلام قبول کړی دی نو هغه خو خود بچ دی نو دا شو خدی بل ګوري و انی اعیذها بک و ذریتها د لوی خلکو لوی خبري غټو خلکو غټه خبري وګورئ تاسو دې ځای کې دا په یو دعا کې دوه خبرې راځم کوي دوه درې خبرې راځم کوي زه په تاسو سره الله پناه غواړم د دې مریم د پاره او د دې د اولاد د پاره نو څه مطلب دی چې د دې لپاره پناه وخته نو یو خدا نه شیطان نه بچوا بل دا شو چې الله دارا تسترم کلو یم کراتا او بیا دې ته اولادم ورکی سو خبرې چې دوه درې چې ځکه چې د دې د اولاد د فار پناه غواړم خدا بس تر کیږي لوی کی باو بیا به اولاد پیدا کیږي نو دا دوه درې دعاګانې په دې یو جمله کې تکړه لاندې را باندې کړې و ذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن اوس دا دعا چې و انی اعیدها دا ګوره د دې پیدایش نه مخ کې وختله ها دا د دې پیدایش نه مخ کې وختله بعض مفسرونو لیکلي دي او بعض وایي چې نه بس دا دعا رست وختله خدا الله د مخ کې نه بچ کړی دا او دې دعاګانو ته اسباب شرعیه وایي اسباب شرعیه او تقدیم په مسببات باندې نه فتقبلها ربها بقبول نو قبول کړ الله تعالی قبول قبول کړ مریم ربها رب دې بقبول حسن فقبل ولو خيستو سرا خیسته طریقې سره قبول کړه څنګه خیسته قبل اول رست را روان دي چې د پیغمبر په لاس د دې کفالت وکړو د بیت المقدس خادم یې وګرځولا دا د الله تعالی خیسته قبل اول دي و انبتها و انبتها را زرغونه کړه دی لرا لو یول دی لرا نباتا حسنا فلو یول خیسته او سرا خیسته لو د حدیث کې د هغه تفصیل لاغره وي چې په میاش کې د کال عمره ود دې کوله خدمره بغټیدا خجی وکفلها زکریا او کفالت واغستو ها تربیت پرورش کړ د مریمی زکریا زکریا علی السلام زکریا علی السلام چې او هغه د مریم ماما کېدو خنیایی کېدو صحیح شو هغه د مریمی نیایی کېدو د دې د مور خور چې کوم دی اصل کې خپل ماما خو نه کیږي خو د مور خور یعنی ترور کې وتا وای کنه هغه په دې زکریا علی السلام باندې واده وا هغه د دې خدمت وکړو د دې کفالت وکړو کلمہ دخل علیها زکریا المحراب اوس دته د مریم عبدیت بیانې دوی نه د آثار د الوهیت چې وو د آثار د خدایي چې وو د په دې مریم کې وو الله په مریم کې نو کلمہ دخل علیها زکریا المحراب هر کله چې به داخل شو په دې مریم باندې زکریا زکریا علیہ السلام المحراب هغه کوټه گئی تا هغه د عبادت خانی ځای تا محراب څه دی محراب هغه ځای دی چې د عبادت خاني ځای دی بعضی وایي هغه ځای دی چې هغه د سړی په سړی باندې ورخیږي نو هغه ځای ته محراب ویل کیږي یو خدای زمونږ محراب دی دا د جمعات والا دان نه مراد هغه د عبادت خاص کوټه چې کوم دی هغه مراد ده خجی وجد عندها رزقا نو او به مونته عندها دی مریم خواکی رزقا یو ناشنا رزق ناشنا رزقونه به دی خواکی پراته عجیب عجیب میوه بوي ها هغه عجیب عجیب میوي به دی خوا کې اومنتي نو قال هغه ورته وی یا مریم اے مریمی ان لک هذا من اين لک هذا دا تاسو د چرته ناراضي دا ورته ولي وی بعض وی دا ورته زکوي چې دا موسمی میوه بنوا به موسم میوه بوترات یو خدا دی دویم دا چې نه دا اصل کې زکریا علی السلام به دا معصوم په بدا کوټاګی کې وا نو چې هغه بتلون ور به دی پسې باندې کړو دا دی لوی ولګا نو ور به دی پسې باندې کړو ور به چې باندې کړو نو چې بیا به ورغه دی فاطمه می وی پرتی وی نو هغه به حیران شو چې ور خو بندو دی له دانی وی چار اوړي خوش وی نو قالت دی مریم ورته وی هو من عند الله دا خو له طرف الله نه دی دا الله راکینو هو من عند الله دا څه لکه مونږ او تاسو چې وای والله عالم الله ته په پته نو پته نشته دی چې پرتینو ان الله يرزق من يشاء یقینا الله تعالی روزي ورکوي هغه چاته چې اراده وشي بغیر حساب بغیر د حساب نه پدې کې د مریم عبدیت بیان کو وګوره مریم سوې مریم وای هو من عند الله هغه کې د الوهیت آثار وي نو هغه به د رزق نسبت الله ته نه کولو کپاره کې د الوهیت او د خدای صفات وې نو هغه با دا لا علمي نه کار کوله چې ما ته پته ده او بیا په خپل مریم وې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب الله روزي ورکړي هغه چاته چې اراده وکړي بغیر د حساب نه دا د الله تعالی په لاس کې ده نو ګور هغه ځان ته خدای نه ثابتې تاسو ورته ثابتوي نو دوی بل خبره وکړه دوی وی نه دا په زکریا علی السلام کې د دې مریم ماما چې وو په هغه کې آثار د الوهیت په هغه کې موجودو نو د هغه د هغه نه تر منتقل شوی دی هغه د تربیت کولو نو د هغه نه هغه نه منتقل شوی دی ته او عیسی علی السلام ته الله او په هغه کې آثار د الوهیت نشته لري هنالک دعا زکریا رب په دغه ځای کې دعا او زکریا علی السلام د خپل ربنا په کوم ځای کې دعا وکړه په دغه ځای کې چې دې سره د ناشنا رزق ولیدو دی وی دا د الله تر طرف نه دی نو په دغه ځای کې زکریا علی السلام هنالک په قران کې راځي په درې څلور مانو سره یو معنی د ځای سره لکه فغلبو هنالک په دغه ځای کې په دغه ځای کې د ساحران څخه مغلوب شو په دغه مقام د مناظره او کله په معنا د زمان سر راضی هنا لکبتلی المؤمنون سوره احزاب کې براشي په دغه وخت کې مسلمانانو باندې ابتلا وشو او کله هنالک سیوتی وای په معنا د من ثم سر راضی د دغه وجنه د دغه وجنه اوس دې دا کې څه معنا شو نو درې واړه معنی جوړیږي هنالک په دغه ځای کې دعا زکریا رب زکریا علیہ السلام دعا وکړه در خپلنا څه دعا وا قال وی ربی ای رب زما هب لی ما تراکی من لدن کد خپل طرفنا ذریتن بچے ها ذریتن دلته کراغله ده البته په سورته مریم کرا کی ولیا وارث صحیح شو طیبتن پاک التبراشی رضیان چې رضا وی الله ته راضی وی دا ته بچی راکی الله چې پاک وی دا ته پاک بچی ما ته راکی دا دعای په دغه مقام کې وکړه ولی زکه چې په دغه مقام کې مریم ته میوي راغلی دي نو دغه مقام کله بعض مقامات داسي وی چې پاغي کې دعا قبليږي لکه مسجد کې دعا قبليږي ملتزم کې دعا قبليږي مزدلفه او عرفات کې دعا قبليږي بعد ځایونه په پاغي کې دعا خاص قبليږي نو دې خاص ځای کې دعا وکړه یو دا معنا ده یا هنالک په دې خاص وخت کې دعا وکړه بعد وختونه د دعا وی لکه د جمعې په ورځ کې یو خاص وخت د دعا ليله القدر کې دعا قبليږي دا چې دعا خپل اوقات وي نو دا هنالک په دغه وخت کې وکړه دا معنا درې معنا سيوتی دا کوي هنالک د دې وجنه وکړه اے د دې وجنه د زکریا رب دعا وکړه زکریا علی السلام د خپل ربنا د بچی د څه د وجنه وکړه چې دا ناشنا رزق ولیدو وی الله تعالی خو ډیر قادر ذات ته نو بس دعا وکړه خو په دې باندې بیا سوال شوه دی چې نه زکریا علی السلام ته ولید الله د قدرت پته نه مخکره دین صرف پرې پرې میو باندې معلوم کو زکریا علی السلام خدای الله پیغمبرو نو جواب دا غي دا کوي وای چې نه معلوم ورته خو توجه په دغه وخت کې راوړی دا توجه په دې وخت کې ناسنا کار سړی ویني وای لکه الله خو ډیر قادر ذات دی دې توجه نور راوړي دا یا مونږ وای نه دغه مکوا د دې وجنه وجه صدا وجه دار وجه ته وکیل چې مریم د بیت المقدس خدمت ته عمران علی السلام کورنۍ کول صحیح شو اوس زکریا علی السلام هم مذکر بچینو د دوی خاندان راټول او د عمران علی السلام دوی چې عمران علی السلام وفات شو نو د کور با کور والا امیدو امیدو نو د زکریا علی السلام دا امید چې الله تعالی به عمران علی السلام ته بچي ورکی نو هغه به د بیت المقدس خدمت کوي اوس چې کله ولیدل چې عمران علی السلام ته خو الله لور ورکړه نو د دې وجه نه اوس ځان د پاره دعا وکړه چې الله مال اوس مذکر بشیرا کې تر دې بیت المقدس خدمت وکړي د دې د خدمت کو هیڅ څوک پاتې نشو دا هم جنې دا نو هنالک د دې وجه نه د وجه د پیدا کیدو د جنې نه پوه شوی چې د عمران علی السلام نور پیدا شو مریم زکریا ربه زکریا علی السلام د دعا او د خپل ربنا سی ویل قال وی وی رب ای رب زما حب لی ما تراو بقی من لدن کله خپل طرف نه ذریه طیبه بچی پاک انک سمیع الدعاء یقینا ته اوریدن کړه دعاګانې الکه په دې ځای کې ورته خبره ښکارا کړه چې په زکریا علی السلام کې آثار د الوهیت او د خدایي نشته دی وګوره هغه دعا د چا نه کوي د الله نه کوي نو کده الہ او خدای وی نو دب بیا د الله نه دعا کوله نو د دې په دې کورنۍ کې په ټوله کورنۍ کې بچا کې د خدای آثار او صفات نشته لري هغه دعا د الله نه وکړه او په اخر کې وی انک سمیع الدعاء الله د اوریدونکو دعاګانو څوک دی ته الله بل څوک نشته لري فنادته الملائکه نو چې څنګه دعا وکړه نو فار تعقیب مال وصل د فار دا دې ال تکیو فنادته الملائکه نو आवाज وکړه ته ملائکو دای وته وحی وکړه او هو قائم او په داسې حال کې چې دی ولاړو یصلی چې مونږ کولو په محراب په دغه عبادت خانه کې په دې عبادت خانه کې د مونږ کولو आवाज ورته وکړو یا بعد وی دعای کوله د صلات نه نو یا په مونږ کې وخت راغلی دا او یا مونږ نه کول دعا یې کوله خو دعا کړه سره د عاجزۍ د وجنه الله ته ودریږي او دعا کوي خدي نو چې دعا یې کوله وی ان الله یقینا الله تعالی یبشرک زیر در کوي تا ته به یحیا په یحیا باندې یحیا علی السلام د زکریا علی السلام بچو وی دا هغه په ذریعہ سره الله تعالی تا ته صدر کوي زیر در کوي هغه الله تعالی در کوي مصدقا داسې به مصدقا بکلمت من الله چې تصدیق کوونکې وي بکلمت په یوې خبرې سره په یو خاص خبرې سره من الله تر طرف د الله نه د الله د طرف نه به یو خاص خبره دا غي تصدیق بده کوي هغه خاص خبره صدا بعد وی هغه تورات او انجیل دی د تورات تصدیق د کولو نو دغه ته مراد دی ها یاغي ته وی چې دا رښتیا کتاب د تصدیق د معنی دیو معنی دار چې نه مصدقا بکلمه من الله دا الله یو خاص کار به الله کې یو خاص خبره وي دا غي تصدیق بده کوي هغه څوک ته وي هغه عیسی علی السلام دی چې عیسی علی السلام الله تعالی بغیر د پلار نه پیدا کړو نو اول تصدیق چاو کوي یحیی علی السلام چې بالکل دا د الله پیغمبر دی او دا الله تعالی به پلار پیدا کړی دی نو دا معنی دا وسیدن بل دی بسی وسیدن دی بسرداری سید معنی وای سره وای عالما فقیها متدینا عالم بی فقیه بی پوښوی او دیندار بی چا کې دا صفات راشي نو هغه ته بیا پکاره چې سړی سوی سید ورته وای ځکه نبی صلی الله علیه وسلم بعض صحابه او ته لکه معاذ ته سوی له سید ورته ویلی دي وحسورا او بل دې بسی وحسورا دې برا ازداری راست ساتون کې ویو معنی حصر بندول راز بندول دیو معنا وحصورن دی با پاک باز وی بندیدون کې وای د زنانو نه زنانو ته بنور نږدې کیږي ها صحیح شو و نبی من الصالحین او دی با پیغمبري من الصالحین او د ډلې صالحانو نه په آخرت کې دا الله تعالی د یحیی علی السلام نومم د مخ کنه راولېګو زیرم ورکړو او بیا دا غینه پس دا غ صفات بیان کړ مصدقا سیدا حسورا نبیا من الصالحین پنځه صفات دا غ بیان کړ دا څو پیغمبران دي چې د پیدایش نه مخکې مخکې دا غي نوم راغلي یو پاره کې یحیی علی السلام دی یو پاره کې اسحاق علیہ السلام دے ہاں وبشرناه باسحاق بل یعقوب علیہ السلام دی ومن وراء اسحاق یعقوب بیا دا غنه پس څوک ته یعقوب علیہ السلام دی دا رنګ یحیی علیہ السلام دی او بل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد الترازی کنا دا غم د پیدایش نه مخکې نوم راغلی دی ها نوم مخکې راغلی دی قال رب انا یکون لی نو اوس دا زکریا علی السلام الله نه سوال کوي چې الله زما را بچي بسنګي رب وی اے رب زما ان یکون لی غلام کیف یکون لی غلام سرنګ بای مال را الک او سړی څنګه به زما بچي کیږي وا وقد بلغنی الکبر او حال دا چې رسیدل ما ته جوړواله و امراتی عاقر او خدای زما چې عاقر شند دا نا امید د بچو راوړو نه زما خو کور عالم اوس اخیری بډای دا هغه بچی نه راوړي او زم زور سره ما الله زم بچی نه راوړم نو زب دا به زمونږ په څنګه بچی کیږي دا دا څه نه کوي چې به ته دا ناممکن احکاری دا کیفیت تپوس کوي ځکه چې بچی الله تعالی راکې نو بل څوک به مال دا بچی راکې چې هو دا تاسو کنه زما بیا ځوان کیږم دوباره کنه زما بل واده کوم څه ترتیب به الله څنګه به راکې الله درا کول ترتیب به څنګه الله ورته وی قال كذلك الله ورته وی اوم دغه رنگ به تاسو دواړه كذلك انتما تاسو به دواړه په دې حالت کې هم دغه شان به ته ګډای هم دغه شان به کور والا صحیح نا امید وی هم دغه شان به یی دواړه په دې حالت به خو بیا به هم زستاسو دواړه نه بچي پیدا کم کذالک الله دارنګ کوي الله تعالی یفعل ما یشاء دارنګ الله تعالی یفعل کوي ما یشاء هغه چې اراده وشي الله کوي بس نو دا الله کار دی دغه شان چې به قال الله قال رب اجعل لي آیه اوس زکریا علیہ السلام نوې چې الله دا دو دعاګانې نورې دي چې یو دغه دار چې الله ما ته به علی دا یو دعا خو تیر شو دویمه دعا کوي چې الله ما ته د شکرې د پاره ته علامه وګرځو یو معنی دا ده یا دا چې ما ته بس پته لګیږي الله چې زما معصوم پیدا کیږي نو قال وی ربي ای رب زما اجعل لي آیه مقرر کې ما لر یو نشانه د بچی د پیدا کېدو قال غور ته وی الله آیه تو کا نشانه ستا چې دا الله تکلم الناس چې تب خبر نه کې د خلق سره ثلاثه ایام من دری ورځې الا رمضان مگر په اشاره باندې فقط اشاره باندې خبره کې او نور باندې خلص شي بند بشي نو پیغمبران خو ګونګی کیږي نه نه دا به د الله تر طرف نه وحی راشي چې پتا خبره باندې درې ورځې ته خبره مکوا بس دا به تاسو وحی وشي دا به نشانه وذکر ربک او یاد ور خپل کثیرن ډیر ډیر عام خبر باندې کې الله بیا دې فضل کیا دې او یا مطلب په جبا دې خو الله بس صرف یعنی مطلب دا دی چې تب درې ورځې فقط ذکر ته خاص کی مقصد دا دی د خلکو سره خبرې پرېګ دا کثیرن ډیر وسبح او پاکي بیان وا بالعشی په وخت بیګا کې والابکار په وخت د سبا والابکار په وخت د سبا کې سبا بیګا یعنی همیشه بس د الله پاکي به بیانې دک وخت کې الله تعالی صدر کې بچي بدر کې خجی اوس دا بچی خو بیا الله تعالی ورکړو تفصيلات کې بیا راشي سناسه په سورته مریم کې اوس دا غي نو ورستو دا مقدل ته خو مقصد داو چې په زکریا علیه صلوات و سلام کې آثار د الوهیت نو وګورا په بچی کې الله ته محتاجا دعا د الله نه کوي په علامه د شکر کې الله ته محتاجا پوښ کنا کیفیت کیفیت د فعل بچی پیدا کېدو ورته هم نه معلوم نو نه علم شته نه قدرت شته په دې کې آثار د الوهیت ته کم ځای نه رالل دا یې ورته د فکرا و اذ قالت الملائکه یاد کا پاغه وخت چې وی ملائکو اوس د عیسی علی السلام د پیدایش خبره کوي او دا د عیسی علی السلام د پیدایش خبره چې کوي نو دا هغه کې هغه خای چې ګور مریم کې آثار د خدای نشته دی دا رنګ په عیسی علی السلام کې آثار د خدای نشته دی نو اذ قالت الملائکه دا قول چې دی دا د 45 نمبر آیات نه پس دی ښا دا هغه نه پس دی دا الله تعالی تسلی ورکړي مریم ته چې بچي ولا الله ورکو و اذ قالت الملائکه یاد کا پاغه وخت چې وی ملائکه یا مریم اے مریمی دا ملائک سمره ډیرو کوي سورت مریم کې قرآنی چې یو وو پوښوي فتمثل لها بشرا سویا هغه یو جبرئیل علیہ السلام لیکن دلته کې ګڼ یادې چې الملائکه ملائکی وی نو جواب داغي دا چې جبرئیل علیہ السلام خې مشرو او نور وسره ډله جماعت وسره ګڼ ناغلو یا مریم وی اے مریمی ان الله استفاکی یقینا الله تغور کړي وطهرکی ها غوړه کړی په مخلوق کې د پاره د خدمت ته بیت المقدس یا د پاره د ګرځولو د آیت د پاره د خلقو وطهر کی او تی پاک کړی مم مسیح الرجال د سړو د متکول نه سړی تا ته ګوت نه ضروری لا د نکاح ولا د صفا او شو کنه نو اس قسمه سړی تا ته نشي درسته دی واستفا کی او تی غوړه کړی علی نساء العالمین په خضر مخلوق باندې یا مریم او ای مریمی اقنتی لربک تابعدار شه د پاره د رب خپل د رب د پاره تابعدار شه بعض وی د دین قیام مراد ده چې قومی لرب دې کې رب ته قیام کوا په موس کې ورکعی وسجدی او سجده کوا ورکعی او رکوع کوا مع الراکعين سره د رکوع کوونکو رکوع ورته ځکه خاص ذکر کړه چې دا هغه بن اسرائیل چې کوم دنه په موس کې رکوع باندې کولا نو هغه ورته بالخصوص چې کوم دنه هغه ورته خاص طور سره ذکر کړه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک اوس په دې میانس کې چې قصه د مریمي اے قصه د زکریا علی السلام قصه د مریمي قصه د عمران علی السلام داغه د بیبي دا ټول قصه چې ذکر کړه نو دای اوس دلیل ګرځو په اثبات پر رسالت باندې په ایمانس کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای ته په حق رسول ولی ذالک من انباء الغیب زکه دا د خبرونو ندی هغه خبرونو دی الغیبی چې پټ دی پټ دي د چانه پټ دي من العرب د عرب نه پټو ولې دا کسی عرب ته نه معلومي يهود ته يهود خدا کیسه د سره ذکر کول نه لکه هغه عیسی علی السلام د سره پیغمبر نه منه او نصارا او زکه دا کیسه نو ذکر کولا چې هغه وی چې د دې کیسې نه خو د عیسی علی السلام عبدیت ثابتېږي چې هغه بنده دی او مونږه خو الہ منو نو هغه بم نه ذکر کول نه دا د عرب نه پټه ودا واقعا دا دا چلو چې کله مریم پیدا شو نو د مریم مور دغه یوحنا چې وا نو هغه دا مریم را واغستا او بیت المقدس ته راوړل ته کې خودا زکریا علی السلام بیت المقدس کې وو او هغه خپل طالبانو ته سبق وی چې سبق ورته وی داسې دوی ناس د بیت المقدس خادمان نو چې ناس تو نو پدې کې وی چې دا ماشومه را دا واخلې دا عمران علی السلام لور دا او د دې دغه کوي د دې دا تاسو ته سوال ده چې ورکړه نو الته کې پکې اختلاف شو چې د دې کفالت څوک کی پرورش زکه چې دا پیغمبر لور وا نو ټول دا خیال او شوق یو وی چې زره دې خدمت وکم بل وی چې زره دې خدمت وکم نو په دې کې د دې اختلاف نو د دې اختلاف په وجه باندې اخیری کې دې فیصله وکړه چې راځي یې سبب کو په دې باندې به قرعه خسنه به پیواچو موږ ته خسنه وایي صحیح شو خاصنی طریقه به سي دا په کوم قلمونو چې مونږ تورات لیکو دا قلمونه به اوسو په سین کې مخه تلاسین دي په دې سین کې به ورواچو چې دا چا قلم د اوبو په سر ودرېدو نو هغه به سي هغه به دې پرورش کوي نو دا هغه ته اشاره ده ايهم يكفل مريم چې کوم یو وخت کفالت کوي پرورش پکې د مریم او ما كنت لديهم او تنوي د دوی سره اذ يختصمون چې کله دوی جګړه کول یعنی بحث کولو په کفالت د مریم کې هغه ټیم کې تر دوی سره موجود نه وي الله وي خو ما درته خبر درکو نو چې ته موجود نه وي کتاب کې دین نه دی ویلي نو معلومه شو چې د الله تر طرف راغلي دي نو ته د الله رسول دا معلومه شو و اذ قالت الم... اذ قالت الملائکه اوس د دې ځاینا د عیسی علیه الصلاۃ والسلام واقع به ذکر کوي د عیسی علیه السلام د پیدایش بیا د هغه د دعوت او بیا هغه ته د اسمان تر اسمان تر خطو پوری دا خو به واقع ذکر کوي خو په واقع کې به مقصد څه نو بار بار مرته وي چې اصل کې واقع ذکر کوي د دې لپاره د ټول تاریخ چې په دکې آثار د خدای نو دا خدای نو دا الہ نو دا ابن الله نو دا الله زوی نو دا ثالث و ثلاثه دریم د دریو نه چې تاسو چې درې خدایان دي دریم په کیسه دا نو بلکې دا د الله تعالی بنده او د الله رسول نو دا به ذکر کوي او دا غیر پر متعدد نقطې چې ماره ته وی چې په دقت سره سره کینی او شماري کینو درې دې نقطې جوړیږي چې هغه راجمه کی چې عیسی علی السلام د الله بنده دی او رسول دی اذ قالت الملائکه یاد کا پاغه وخت چې وی ملائکو یا مریم اے مریمی ان الله یبشرک یقینا الله تعالی زیر در کیتا تا بکلمت په یو کلمې سره منه د طرف خپلنا کلمه سوک ته دی لای کی کلمه عیسی علی السلام دی عیسی علی السلام ته کلمه ولي وی نو بعد وی زکه ورته کلمه وی چې عیسی علی السلام پیدا شوه دی په کلمی د کون سره الله بس امر وکړو ګور نه پلاس ته نسشتا خو الله امر وکړو الله یو کلمه ویل وی کون او بس دا غي کون سره الله دې سکړو پیدا کړو نه اراده الهیه عبارت دی یا دویمه خبره دا ده چې دی عیسی علی السلام ته کلمه زکه ویل کیږي چې دا په تورات او انجیل کې یو کلمه راغلی و یو خبر راغلی و چې عیسی علی السلام به پیدا کیږي او به پلار وي نو دې په هغه طریقه پیدا شوم چې زکه کلمه ویل دریم وای کلمه ته ځکه وای چې د به هر وخت بس د دین سره کارو د سبق او د کلمې سره به کارو دا غي دعوت به ورکولو نو اخیری کې خلک وجه دا خو کلمه ده خبر ورته دي اخیری کې خلک سوې کلمه ده لمن په علاقې یو سړی وغه په خوا خو جهالت کرنه یو سړی به سبق ویلو نو هغه یو کس په سبق ویل او هر وخت به قران شریف وی نو بیا هغه کور کې هغه خاندان کې وریرونو کې مشهور چې په سبق کا کاوانه په سبانه په سبق کا کاوانه نو دا به کلمتین عیسی علی السلام ته کلمه د دی وجنه وی چې هر وخت به د کلمې دعوت چلو نو اخر کې د تکلم کلمه وی منه د طرف د الله نه هغه کلمه د الله تر طرف نه ده نو یو دلیل د اول دغه دا شو چې ګوره دا د الله بنده دی ځکه دې په کلمې د کون سره پیدا شوی دی یو دویم په د باندې بشارت ملائکو ورکړ دی یو وخت دی نو بشارت نوی زیری ته وای یو سړی نه بیا را پیدا شي نو چې نو او دې را پیدا شو نو معلومه ده چې دا الٰه نه دی الٰه هغه ذات ته وای چې په هغه باندې فنا نه راځي او دې یو وخت نو فنا پر راغلی و اسمه نوم دا چې المسیح هغه مسیح دی مسیح دا لقب دی ها مسیح ورته ولي وای بعد وای زکه وته مسیح وای لانه مسیح بالبرکتی زکه دې متصف په برکت سره یا وای مسیح ورته زکه وای لانه کان یمسح الناس دغه خلق مسح کول چې داسې پستر کو ویلا سره کاګه مسح به کو هغه به جوړ شو یا وای مسیح ورته زکه وای لکثرت سیاحته زکه دې ډېر زیات دین د پاره ګرځیدل نو په دې ته مسیح ویل کیږي خو بهرحال دا لقب دی عیسی ابن مریم عیسی دا نوم دی عیسی ما تاسو ته ویلو دا دا دغه عبرانی یا د سوریانی جبه لفظ دی او دا فاصل کی یسوع دی او یسوع چې کوم در په معنا د سید سر راځي سردار صحیح شو ابن مریم چې زوی د مریم دی ابن مریم دا اصل کنیت دی مور طرف ته نسبت شوی دی دا اصلور نقطې نور د عبادت غرالی د عبدیت رالی چې ګوره اسمه عیسی اسمه المسیح د د نوم سره مسیح دی نو مسیح چې کوم ده د الله تعالی په نومونو کې شته د الوهیت په صفاتو کې دا نوم نشته دی صحیح شو دغه رنګ عیسی سید سردار خلقو په انسانانو کې وی نو دا د الله تعالی په نومونو کې نشته دی او بل دا چې ابن مریم د د مریم زوی دی ای الله تعالی د چا زوی نه دی الله د چا زوی نه دی ها وجیهن فی دنیا مخاورز دی په دنیا کې والآخرت او پاخرت کې مخاوري سمانه د وجیه وجیه معنا روب والا دی ها یو سړی ویل ک پلان ډیر مخاور تړی وي داغه روب زیات وي داغه قوت او خلق قدر کوي عیسی علی السلام لم الله تعالی روب ورکړو خلق بده پس کنزل کول بعد رد دی ویلو خو چې دی باغه مجلس تلاړو ټول بغلی شو بس سوي تاسو لکه مزیا به چاته نه وي نو دا د وجاهتو نو دای بل صفت د عبدیت ته چې الله ورله دا ور کړو او فی الاخره والاخره ومن المقربین او بل خاصل بل د عبدیت علامه دا ده چې من المقربین د دې نږدې کړو شو نه دی الله تعالی تا ولکه دی الله ته نږدې کړو شوی بنده دی الله چاته نږدې کټ نه غواړي ګوره چې الہ وی کنه هغه چاته نزدېکت نه غواړي خو چې دې نزدې کړه چې معلومه ده چې الله بنده ده او په بندګانو کې نور بندګان داسې دي چې هغه الله ته نزدې دي نو هغه بیا الہ چې سو دې خو دې یو جماعت نو ګرځي چې هغه مقربین دي و یکلم الناس بل دې به خبره کوي خلکو سره فل مهدی په غیګه کې اے مهد معنا زنګو نه ده ځکه چې دې خمور په غیګ کې راغسته او هغه ټیم کې هغه صورت مریم کې راچی فاتت به قومها تحمله هغه ورته وی دا د کوم ځای نه راوړو دا تا بدکاری کړی دا نعوذ بالله وی یا اخت هارون ما کان ابوک امراتو و ما کانت امک بغیا نه د مور بدکار وا او نه د پلار داس سړیو دا تر څه کار وکړو هغه په اشاره الی مریم اشاره دی ماشوم ته وکړه ویر د سره خبره وکړي هغه وی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا مونږ دا ماشوم سره څنګه خبره وکړو چې هغه لا پغې کړي هغه خبره نه دی خو پرون پیدا شوی یا نن پیدا شوی دی موږ د څنګه خبرې وکړو الته عیسی علیه السلام خبرې وکړي انی عبد الله زه د الله باندې ما آتان یل کتاب وجعلنی نبیا ما ته به کتاب راکړي او زه نبی ګرځولم وجعلنی مبارکا اینما کنت هغه ټول تفصیل به بیا تراشی نو دا هغه ته اشاره ده فل مهدی پغېګه کې وکهلن او په پوخ عمر کې کهل هغه عمر ته ویل کیږي چې سړی د درې دیرش کال نه اخوا عمر سي هغه ته بیا عمر د کهولت وای ښا ومن الصالحین او دی به د چانه د صالحانو نه وي په اخر په اخرت کې نو ګوره یکلم الناس فی المهد پغیګه کې کېدل بوډا کېدل دا مختلف احوال چې په سړي باندې راځي دا د الٰه صفات نه دي ومن الصالحین صالح هغه چاته وي چې هغه د شریعت مطابق څه کوي عمل کوي هغه مکلفی نو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام مکلف دی دا د الله بنده دی الہ نه دی ها دا الہ نه دی نور خلقم صالحان شته دی نو لته بسوا چې هغه الہ دی سو هغه الہ نه دی قالت ربی نو دی وی دی مریم وی ربی ای رب زما ان یکون لی ولد کیف یکون لی ولد الله زما بسنګ بچی ولم یمسسنی بشر او نه رسیدل ماته یو سړی لا بالنکاح ولا بالصفا نمی نکاح کړی دا نمی بدکاری کړی دا الله زما بچي بسنګ چې ما ته دی وای چې ستاو بچي وی ها کیف دا په کم کیفیت باندې الله نو الله ورته وی قال کذالک الله ورته وی ام دغه رنگي بای ته تب بی وادی ام دک شانته وای هم به بدکار نه هم په دې حالت به الله یخلق ما یشا الله تعالی پیدا کوي هغه چې اراده وشي دای بل نقطه د عیسی علی السلام د عبدیت شو یخلق ما یشا الله پیدا کول کې عیسی علی السلام مخلوق ته مخلوق او الہ مخلوق نه وی ها اذا قضا امرا کله چې الله اراده وکړي دی یو کار فانما یقول نو یقینا او یغ کار له هغه کار ته کن شان فیکون فیوجد کار موجود شي او شي صحیح شو و يعلمه الكتاب بل صفته وګورا الله بخی دی عیسی علیہ السلام ته کتابو کتاب نه مراد بعد وی تورات ته بعد وی د کتاب نه مراد لیکل دی الله بخی دی عیسی علیہ السلام ته لیکل صحیح شو نو ګورم معلم دی عیسی علی السلام ته د بل چا د طرف نه خودل شوی دی او الہ چې وی هغه ته د بل چا د طرف نه فائدہ نه وی هغه خپل خلق ته فائدې ورکړي نو دا الہ نه عبادت دی والحکمت حکمت بوتخی ها حکمت څه شی دی نو حکمت په د دین دا وای یا الحکمت نبوت دی یا الحکمت بعض وای حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دی اخر کې مرادی کنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوم دکای ها الا والتورات تورات بس دکای والانجیل او انجیل با وتعالى خی تورات ورته خی انجیل ورته خی ورسولا ويرسله رسولا دا بل نقطه دا رالیږي به الله تعالی دی رسول الی بنی اسرائیل سچا تا بنی اسرائیل تا نو ګور رسول خدای وی رسول الہ وی نه دا رسول دی ګور الی بنی اسرائیل بنی اسرائیل تا سب ورته وای بأني دې پداسه حال کې چې دې ورته وای صحیح شو یا یقول لهم یا دلته په کلام کې ما تاسو ته اندماج دی اوس هغه ځای راو باسي ښا نو ويعل ورسولا الى بني اسرائيل او را لګي با الله تعالی دې رسول بني اسرائيل ته نو بیا الله دې راولې غلو فولدا نو دې پیدا کړې شو و ارسلا بیا دې بنی اسرائیل ته راولې غلې شو نو چې راولې غلې شو نو فقال لهم دی بنی اسرائیل ته وی انی قد جئتکم یقینا دراغلم تاسو ته بیاات پاغ نشانی سرا من ربکم نه طرف در رب تاسو نه اے دای بل علامه د چا شو د عبدیت شو هغه وای ما تاسو د رب نه علامه راوړی دا په خپل وطن وای چې تاسو رب ما دای د عبدیت او د بندګۍ علامه شو چې لا اله او رب نه دی عیسی علی السلام ها انی اخلق لكم وی یقینا زب جوړوم تاسو لپاره من التین د خټینا شکل به جوړوم ښا ځکه شکل ذکر چې که هيئت الطيرست بسراجي په شکل د مرغۍ باندې په شان د شکل د مرغۍ بس تاسو یو شی جوړوم خا فانفخ فيه نو د حکم پاغي کې فيكون طيرا باذن الله نو جوړيږي به بیا دا مرغۍ الوتن کې باذن الله په حکم د الله دا بل دلیل چې د عبدیت چې والا کې عیسی علی السلام په خپل هیڅ نشي کولای هغه وای ګوره دا هر څه کیږي بس کیږي به اذن الله دا الله په امر باندې کیږي و ابرئ الاکمه او دب جوړو ما درزاد لاندو ول ابرفا او برګي مرز والا و احیل موت او راجوند کوم بمړي به اذن الله په اذن د الله دا بل نقطه ته چې کاغه کم مړی راځوندې کړی دي سو وخت د پاره او دغه رنګ کې کم لاندې جوړ کړی دي نو دایم د الله په امر کړی دي نو په خپل الہ نه دی الله ورلا دا دغه ور کړی دي معجزات ور کړی دي و انبئکم بل وید به خبر در کوم تاسو ته بما پاغه سبانه تاکلون چې تاسو خوري و ما تدخرون و تاسو ذخیره کوي فی بیوتکم فکورون خپلو کې فکور کې چې ځان ته یې خېدي د برتین ته دار ځان ته یې خېدي دې سره به اذن الله او نبی ځکه چې به اذن الله مخکې دوه پیری تیر شو نو بعد درېمه پیره په خپل مراد دی چې دا به مطلب ما ته الله تعالی راکړي ان فی ذلک یقینا په دغه تیر شو خبرو کې لا آیتن خامخا نشانه ده پر رسالت په نبوت زما باندې لکم تاسو د پاره ان کنتم مؤمنین کچری تاسو منون کې د رسالت زما کله ما رسالت منئ نو دغه علامه ده چې دا دومره کارونه برکت الله پامر باندې کومه ومصدقا لما بین یدیا بل نقطه وګورئ دا د الله تعالی بنده دی ولی ومصدقا د تصدیق کون کړي لما دا کتابونو بین یدیا تر دنه مخ کړي هغه کم دی من تورات چې هغه سره یا دی وی مصدقا د تصدیق کون کړي لما دا کتابونو بین یدیا چې مخ کې دمانه دی من تورات چې هغه تورات دی د تورات تصدیق کومه دا تصدیق کول د بل سیزو دا د چا کار دی او دا غي سره موافقت را وستل دا کار د الله د الٰه نه ښا الٰه په دې نه مکلف الا دا د بنده کاری ته تا ته وځي ته تصدیق په قران کې ګوره ښا موتا بندگان یو الله تعالی په دې نه مکلف صحیح شو به وجئتکم بآیه من ربکم ها ولأحل لكم او ذبا حلالون تاسو لرا بعض الذي بعض عاصدنا حرم علیکم چې حرام کړی شوی دی په تاسو باندې بعض هغه څه نه برته حلال کم چې تاسو باندې حرام کړی شوی دي څه شي هغه چې کم تورات کې په دوی باندې سخت سخت احکامات کنا نو هغه ورته یادول ودا برته حلال کم یا داوا چې دا الله تعالی به زما په ذریعہ حلال کی یا داوا چې وای اخبار او رهبانو پیرانو دوی او علما او دوی په دې باندې ځان نسیزونه حرام کړو نو هغه ته عیسی علی السلام حلال کړی خریدا د دې ځان نه کسی جوړ کړی پتا ته باندې پابندۍ لګولې دي نو هغه ورته حلال کړ په هغه باندې بیا سوال لازمي چې هغه خو بیا ټول حلال کړیو بعض الذي بعض نو حلال کړی نو جواب دا غي دا چې نه بعض په اعتبار د دې سره دي چې دا مجموعه را واخلا یو الله حرام کړو یو اخبار حرام کړو نو چې دا غي نه غسه حلال کو نه بعض شو دا غي نه دا کل نه بعد شو هغه کل ټول چې کوم دی هغه د الله او د احبار الرهبان هغه ټول په مجموعه کې دي ښا ول يحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم او زر غلم تاسو ته بیاات پاغ نشانی سره من ربکم نه طرف در تاسو نه بیا رااله د دلیل د عبدیت عیسی علی السلام رب بل دی وای ز چې کوم نه ما تاسو ته هغه علامه راوړی دا فتقوا الله نو یریږي د الله نه ورته الله د توحید دعوت څوک چلی عیسی علیہ السلام دای بل دلیل شو واطیعونی او زما تابعداری کوي زما خبره مانی او د الله تعالی تقوا کوي ان الله ربی اوس د عیسی علیہ السلام ښکارا داوا ګوري ان الله یقینا الله تعالی دا پدریم دل داوا ده ان الله ربی یقینا الله تعالی رب زما دی و ربکم رب تاسو دی فعبدو نو دا غلر بندگی خاص کوي داوا بیا را لکنا داوا بیا را اول ذلت یاد دی الله لا اله الا هو الحی القیوم په دویم دل داو بیا لا اله الا هو العزیز الحکیم په دریم دل وشهد الله انه لا اله الا هو والملائکه واولو العلم قائما بالقسط سلورم دل کشمار قل اللهم مالک الملک دا بیا را لفظ شو ان الله ربی یقینا الله تعالی رب زما دے و ربکم رب تاسو دے فاعبدوه ناغل رب بندگی خاص کی زما بندگی مکوئی دای دا بل نقطه شو د عبدیت تی صلی السلام چې په خپل دعوت چلولې ده هاذا صراط مستقیم دا توحید د الله تعالی په الوهیت او ربوبیت کې دا لار نه غلا صراط مستقیم تفسیر کې مې تویلو چې صراط مستقیم په ډیرو معنی راځي یو معنی دا ده چې توحید د الوهیت او د ربوبیت تسویل کیږي هغه ته صراط مستقیم ویل کیږي ها فلما احس عیسی منهم الكفر اوس دا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د دعوت غ دورانیه بیان کړه اوس اخیری حالت ته د دعوت داوخه او پاغه کې بیا بعض نقطې بیانې فلما احس نو هر کله چې ښکارا محسوس کو ښکارې معلوم کو عیسی عیسی علیہ السلام منهم د یهودنا الکفر کفر هغه تخکاره معلومه شو چې دا عیسایان خو ایمان نه مني دین نه مني اسلام نه مني نو قال وی وی من انصاری ال الله سوق به مددگار زما ال الله چې ځان رسي زما په دې مدد سره الله تا دا سوق یا لله د پاره د الله زما مددگار د الله د پاره سوق شتا پوښوي دای بل نقطه د عبدیت شو الہ د چانه مدد نه غواړي کته زما مدد کوي زما مدد کوي نه نه من انصاری ال الله دا مدد دا طلب چې کوي دا بنده کوي نو دا بنده دی ښا قال الحواریون نو وی حواریون نحن انصار الله مونږ مددگار د الله یو نحن انصار الله یعنی انصار دین الله مونږ د الله د دین د پاره مدد کوو بالکل مونږ تیار یو ښا اوس آمنا بالله مونږه ایمان راوړې په الله باندې او وشهد او گواه اوسا آمنا بالله کې بل نقطه شوا چې ګوره دوی دا نه وای چې آمنا بک مونږه صرف تماله لې نه نه وای آمنا بالله په شی مونږ په الله ایمان راوړې وشهد او گواشا باننا مسلمون باننا مسلمون چې یقینا مونږه اظهار کوونکی یو په عمل سره دغه توحید دغه توحید مونږه په عمل سره ظاهرو ان شاء الله اعلان به کوو حواریین څوک دی یاره دا یو ټکی دی حواریین د حور حور پینوالی ته ویل کیږي ها ان العيون فی طرفها حور قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا نو حور ستا حور تم حور زکوي چې دا به څه سپینی په دی وجه باندې حواری اوس چاته وای نو حواری سپین دوست سپین دوست معنی څه ده مخلص دوست خاطر خالص وي د زړه نه تاسو دا معنی ده خدا وسو کو نو سو کوئی وی لکه دا کوم دی نو دا دو بیان دو بیان ته دې تاسو وای چې کپړی وینځي دا خلکو څوک سوې څوک سوې لنډه خبره تا کوم لنډه دار چې دا د مالدارو خلکو زامنو څوک د مالدارو خلکو زامنو ښا ځکه چې په صح وخت کې د قوم مخ کې په تیزه خبره کول څه دی دا بیا داس د کمزوري سړی کار نه ویل نه تد کمزوري وي او دا د غړو خلکو زامنو بس خو لیکن په عیسی علیه السلام ایمان نه وړو قال ربنا اے رب زمونږه اوس دوی وای آمنا مونږ ایمان راوړې دي بما پاغه سبانه انزل ته تا نازل کړی دي الله تا نازل کړی دي مونږ پاغه کتاب ایمان راوړو وتبعنا الرسول انجیل باندې وتبعنا الرسول او مونږ تابعداري کو در رسول عیسی علی السلام ته سوې رسول ورته وی الہ نه رسول دی الله بنده دی فكتبنا مع الشاهدين نو اولی کی مونږه مع الشاهدين سره د مؤمنانو نه شاهد معنی سره دی دا کی گواہی کوونکې توحید یا بعد وی فکتبنا مع الشاهدین نه مراد څه دی اخیری امت ته اخیری امت ته الله شهدا ویلو کنا وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس اخیری امت کې بدا څنګه راشي مثال اسلام د پیغمبر با اخیری امت ترازی نو دوی به یو قسم ته ملګرتیا راشي او دا الته په صورت دغه کې بم راشي مائده کې بم راشي و اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ومکر الله او تدبیر کا الله تعالی نجات عیسی د نجات ته عیسی علیہ السلام الله وی دته دنه بچ کوم تاسو وجه نه زی بچ کوم ها دوی اراده وکړه یا بعد وی ومکرو مکر معنی می تکړه وی او تدبیر شو یو معنی د مکر کله سره دی کله دعوت ال الشر شر طرف ته دعوت کول ومکرون دوی دعوت ورکو شرک تا ومکر الله الله دعوت ورکو توحید تا دې په مقابله کې نو دا بیا بل معنا راځي ښا والله خیر الماکرین او الله تعالی بهتر تدبیر کوونکی دی اذ قال الله یا عیسی هغه تدبیر تفصیل لته بیانې چې الله څنګه تدبیر وکړو نو يهودیانو ترتیب جوړ کوي دا عیسی علی السلام وجنو عیسی علی السلام په یو ځای کې دعوت چلولو ال عیسی علی السلام چې لاړو یو کوټه گئی تا نو هغه کوټه گئی کې د عملګری راځم کړیو دلته دی یو جاسوس جوړ کړه وغه ور پسې ولېګو چې هغه جاسوس وردن نشو عیسی علی السلام پسې کوټه تا نو عیسی علی السلام په بارک دی يهوديانو د روم بادشاہ د يهوديانو د مشرکین سره اتحاد کړو د عیسی علی السلام په قتل باندې نو د روم غوالی چې کوم دی هغه ته خبر راوړ هغه هغه هغه سره کوټ جوړ کړو شي پر سره مقرر کړو چې تبه ما ته وای چې استاد موجود دی نو بس پدې ټکی باندې موږ سوکو موږ به درس دې به قتل کو الله تعالی عجیب نظام چې څنګه دی راغ عیسی علی السلام پوښو الله تعالی نے سوال کو الله تعالی عیسی علی السلام دا شان د کوټې نه په بر باندې او باسل بس بر اسمان ته وختو هغه اسمان ته وختو دا جاسوس چې وو دا پراجی خپل باندې تر دا جاسوس وو دا به نور تفصیل بل دا کې وایو که خیری دا جاسوس چې وو نو دې راغ او چې دا د د تدې دغه وکټل يهوديان او مشرکانو نو دا په شکل د عيسى عليه السلام جوړ شوی الله ورله شکل دا غوا کړو هغه وی دا دی هغه ته ورته استاد هغه ملګری می دروغ مو وای راوی دی ولول ته پانسی کړو اوس دوی وای مونږ صلی الله سلام قتل کړي دا هغه دغه دی ها اذ قال الله یاد ک پاغه وخت چې وی الله تعالی یا عیسی ای عیسی انی متوفیکا یقینا ز پورا اقلمتا پورا دا معنا د تکوما بیا راځم دی ځای لخوا انی متوفیکا یقینا ز پورا غستون کې امتالا ورافعک او پورته کون کم تا الی ځان طرف تا و مطهرک او بچ کون کم تا لرا من الذین دا کسان نه کفرو چې کافران دي وجاعل الذین تبعوک او جوړون کما کسان لرا اتبعوک چې ستا تابعداری کړی دا فوق الذین کفرو پورته دا کسان نه چې کفر کړی دی الی یوم القیامه تر ورځې تر قیامت پورې ثم الی مرجعکم بیا ما ته رجوع تاسو فاحکم بینکم نو فیصله به وکم پمیان تاسو کې فيما پاغه څه کې کونتم چې وای تاسو فيه پاغه کې تختلفون اختلاف کوونکې ما تو بیا راتی بیا قیامت کې فیصله کو خو اوس تا پورته کوما دې کې دوه نقطې د عبدیت د عیسی علی السلام چې انی متوفیق ګور الله بچ کړو ها الله بچ کړو دې ما خبره دار ثم الی مرجعکم بیا به تاسو ټول ما ته واپسی کوي نو ګور الہ چا ته نزیخه الہ د چا دربار ته نه حاضرې عیسی علی السلام الہ نه دی دا معلومه شو اوس راشه دی کې دا خبره ده چې انی متوفیکا یقینا زتا وفات کوون کېما وفات کوون کې نو بس د دې ځاینا عیسایان خدغه استدلال اسم کوي يهود وای عیسی علی السلام مو وجل دي عیسایان تصدیق کوي وای او دی وجل دي صحیح شو ام وتا خدای وای خنزیران او ام وای دی وجل دي بیا چې خدای شو قتل څنګه شو دا خدان ته خبره ده ها اوس دا خدا غوی خبرې وي هغه یې وای ګور تاسو کتاب کې راغلی چې انی متوفیکا زتا وفات کوونکې ما صحیح شو نو مونږه جواب کو چې والکا ته د توفی مانو پیژنه توفی څه ته وای توفی په قران کې په دریو مانو راغلی دی یو مانر توفی په قران کې راغلی دا څه شي هغه راغله په معنی د وفات کولو سره هغه ډیرو ځایونو کې ولذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا چې وفات شي نو په معنی د مړیدل سره راغله دي الله ادا شان ترازی دغه کې چې الذین تتوفاهم الملائکه هغه خلق چې ملائک دغه نه روحونه اخلي په صورت ا دغه کې راځي نساء کې راځي 97 نمبر آیات کې دارنګي کله توفی چې کوم دی نو هغه په معنا ده بدلی ورکول سر راځي ووفیت کل نفس ما عملت هر نفس ته پوره پوره ورکړي شي یو توفا کل نفس ما کسبت هر نفس ته پوره ورکړي شي چې هغه سي پوره په معنی سره اصل کې راځي بیا د توفی اطلاق هغه په خوب باندې په قران کې راغلی وهو الذي خاص الله غذات ته يتوفاكم بالليل چې وفات کوي تاسو د شپې نو د شپې موږ ټول مړ کیږو سو دا خوب د ښا د شپې تا و د کوي نو په دې کې یو قسم وفات راځي کنه ستانه غروح التمیز هغه څه هغه لاړ شي نو هغه څه شي هغه ته سوي هغه ته توفی دا دا توفی دا وبالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار او پویګ الله تعالی په سبحانه چې تاسو یې کوي د ورځې ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى بیا تاسو را پاسې د خوبنا دې لپاره چې پوره کړی چې هغه نیټه مقرره هغه نیټه مقرره ته رسي چې د مرګ د کوم ورځ مقرره نو هغه ته رسي دا یو دغه رنګ سورته زمر کې مرাজি په 200 آیات کې په 200 آیات کې سورته زمر وګورئ د اصلي رښتما سپاره دوه سره دوه سره خیال مو دی نو توفی په معنا د سر راځي په معنا د خوب سره هم راځي نو اصل کې د توفی خپل یو معنا راو باسي یې توفی په حقيقي معنا کې یو شی پورا اغستل ساغستل پورا اغستل د روح بدن ټول چې واخلې کنه دې تسویل کې دا په حقيقي معنا توفی ده او مجازی معنی کې مرګ تم توفی ویل کیږي او خوب تم توفی ویل کیږي ځکه پاره کې بعض شی واغستې شي په خوب کې هغه د روح یو قسم چې هغه تمیز د روح تمیز هغه واغستې شي او بیا چې کوم دینو په مرګ کې هغه روح احساس او تمیز دواړه واغستې شي خو بدن خو پاتې شو کنه نو دې ته مجازن توفی وای حقيقي توفی سره چې یو یو شی ته بدن او د روح د ټول سره واخلي د ټول سره واخ نو په مرګ باندې مطلق مجازن دی او په دغه باندې مطلق څه دی په خوب باندې مطلق سره مجازن دی په حقيقي معنی توفي پورا اغتل و وفيت كل نفس ما كسبت پورا باور کړی چې هر نفس ته څه کړی دی پورا باور کړی چې نو بدن او روح دا پورا دی اوس معنی بس شي انی متوفیکا زتا پورا عقلم پورا غسل سری چې روح او بدن دې دواړو چت کم اسمان ته دا نو چې روح ته واغسته مړی کو مړکل نه دی پورا بدن ورلو چت کړی دی اوس په پوښی په دی باندې کنا انی متوفیک زکه دې دا کې تبری وای ابن جریر اولا هذه الاقوال بالصحه عندنا پدې کې صحیح قول زمون په نسبان دی قول من قال معنا ذالک قول دا هغه چا چې هغه وایي چې دی آیات معنا دا ده انی قابضک من الارض زتا قبض کون کې د زمکنا زمکنا دې قبض کوم اخلم دی صحیح شو ورافعک وافیا او پورته کون کې دې پورا من غیر ان ینال منک اليهود بغیر دا غنه چې تاسو به يهوديان راورسیږي ویل تواتر الاثار فی نزول عیسی ځکه چې آثار متواتر راغلي دي په نزول د عیسی علی السلام کې نو دا معنی دا دغه قرطبی معنی کوي انی متوفیکا رفعه بلا موت وای دا پورته کول دي بغیر د چانه د مرګ بغیر د مرګ نه او هغه وای چې دا ځکه دا دا ټکه دی کچیرته دوی دې مړ کړي وي اے کچیرته دوی دې مړ کړي وي نو بیا رستو و مکرو و مکر الله مکه دې تیر شو الله وې دوی خپل تدبیر کو ما خپل تدبیر کو الله وې زما تدبیر چپته نو که دوی دې مړ کړي وي نو بیا د الله تدبیر برشوي بیا خو نعوذ بالله من ذالک تا بداوي چې الله بایلا او دې يهودو بټل نعوذ بالله نه مړ کړي نه ده ها انی متوفی کا دتا پورا اغستون کما نو پورا الله تعالی اغست دې بل پدی باندې دلیل بل دی لکه مخکې تیر شو ويکلم الناس فی المهدی وکهلا په فوق عمر کې وته خلکو سره خبرې کې کهل په کم ټیم کې شروع کیږي د 33 سال نه بعد عیسی علیه صلوات و سلام په 33 سال ته نو رسیدل چې الله اسمان ته پورته کړو دینه معلومیږي چې عیسی علیه السلام به دوباره راځي او بیا به د خلکو سره څه خبرې کوي عیسی علیه السلام الله پورا پورته کړی دا معنی دا دا نو دغه په خدا ویل چې عیسایانو چې دا دغه وجلې دی غلام احمد قادیانی لعنه الله هغه وای چې نه دی په خپل تبعی مرګ باندې څه شوی دی مرګ شوی دی په تبعی مرګ باندې خان په تبعی مرګ مړ شو مرګ دا قبر چرته وی په کشمیر کې خو شو د ځان نقصې کشمیر علی صاحب السلام دلته څه کول خدا ته خنزیر دی په خپل دغه کې لیکلی کتاب کې چې په کشمیر کې قبر دی دا ځان نقصې کوي او دین وای چې انی متوفی کا دتا وفات کون کې مفات کون کې نه دتا پورا اغستون کې مدا مان راخه یو معنا یو روایت کې راځي او هغه کرا چې انی ممیتو کا زتا سه کېما زتا وفات د امرون کېما هغه معنی د زحاق نه نقل له هغه روایت ضعیف دی هغه روایت سره ضعیف دی اگر چې بخاری کې تعلیقات کرا غل او تعلیقات ته بخاری له اعتبار وی او تعلیقات ته بخاری په حکم د مرفوع کې علوی چې کله د هغه سند صحیح وی د دې په سند کې مصنع معاویه راغلی دی کلاهما ضعیفان او مجهولان خو شي هغه ضعیف او مجهول دي نو په دې وجه باندې دغه روایت له اعتبار نشته لري بلکې دا ویل کیږي چې دا په بخاری کې چا دس کړی دی دا په کې ګډوډي راوستي دا دس البغات چې ورته وایي دا باغیان خلکو په کې را دنه کړی دی دا رنګ ابن کثیر یو روایت راوړی دی لو کان موسی و عیسی حیین لما اوسعهما الا ان یتبعانی الا ان یتبعانی مې کچرته موسی او عیسی دواړه ژوند دی نو زما اتباع وکولا نو ګورا دواړه وفات دي ځکه وایي چې لاو نو مونږ وایو چې نه هغه روایت کې د سره عیسی نوم نشته دی دا اوس په کې چا داخل کړه په ابن کثیر کې صحیح روایت کې لو کان موسی حیا ک موسی ژوند دی ویلا ما اوسعه الا ان يتبعني نو په دې باره کې دانن سبا دا مرداران شته دی قادیانان کلی د جماعت المسلمین والا دا د عیسی علی السلام د نزول نه انکار کوي وو پات شوی دی نه دی وفات شوی هغه ژوند دی دی روایت کې ثابت دی اسمان ته الله پورته کړی دی او د قیامت نه مخکې مخکې برا کوزیږي مکه ته خان ها دا وشو فوق الذي ثم الي فاما الذين كفروا اوس چې کم خلق دا دومره دلایل ویل شو چې عیسی علی السلام الہ نه دی د عیسی علی السلام په کورنۍ کې بچا کې د الوهیت آثار نه وو نه په نیکه کې او عمران علی السلام کې نه په نیا کې او په عمران علی السلام په بیبي کې نه په مور کې او په یوحنا دغه کې په مریم کې نه چې کوم دنه په ماما کې په زکریا علی السلام کې نه په دغه آثار د الوهیت شته بلکې ټول علامې پکې د بندګۍ دي چې الله تعالی بندو اوس چې څوک نه مني نو هغه ته تخویف ورکړي فاما الذين كفروا نو هر چا کسان چې هغه کفر کوي کفر کوي پچا باندې په عیسی علی السلام باندې او عیسی یا دار چې کفر کوي په شرک کوي په عیسی علی السلام سره عیسی علی السلام ته د الله تعالی بچي وي نعوذ بالله یا ورته الہ وي فاعذبهم عذابا شدیدا نو دب الله وی عذاب کما غوی لره په عذاب سخت سره په دنیا په دنیا کې والآخرت په آخرت کې وما لهم من ناصرین او نبی دوی لره څوک مدد د مددګارانو نه و اما الذين امنوا ارجا کسان چې ایمان راوړل دي په سبا باندې فالله لا اله الا هو باندې ښا وعمل الصالحات او عمل کې موافق د شرع فيوفيهم اجورهم نو پورا باور کې دوی ته اجورهم اجرونه دوی بدلی د دوی والله لا يحب الظالمين الله تعالی نه خوښي ظالمان خلق ظالمان خلق الله تعالی نه خوښي چې هغه ظلم کوي او الله تعالی سره شریکان جوړي ذالک نتلوه علیک من الآیات اثبات پر رسالت ته ګور دا آیاتونه ته مونږ ولستل تا ته پته نه وا دا د الله طرف دی نو ته الله رسولي ذالک نتلوه دغه قصه چې وا نتلوه مونږ لولو دا علیک پتا باندې من الآیات من الآیات د آیاتنا یا من الآیات من معجزات عیسی علیہ السلام د معجزات د عیسی علیہ السلام نا والذکر الحکیم او اغه نصیحت الحکیم د حکمت والا یا الحکیم پوخ پوخ نصیحت کوم دی هغه تمونګ بیانو ان مثل عیسی عند الله د دوی سره د عیسایانو سره خو اس جواب پاتې نشو کنه په ناشنا طریقې سره سره دلایل وی چې وی وسر دلایل برابر شو شبهات ته دوی ټول د پښونو د دوی یو خبره پاتې شو وی ارایتا اے وی ارایتا ولدن بلا ابن دا چې زوی دې لیدل چې پلاری نه وی ناشنا خبره کې د عیسی علی السلام پلار نشته دی نو خو معلومه دا شو کنه چې عیسی علی السلام چې کوم دنو د الله تعالی زوی دی دا یخیری د دوی سره دا یو یو دغه پاتیو بار پاتیو الله دا غي جواب ورکوي او ول نشته دی ان مثل عیسی یقینا حالت د عیسی علی السلام د مثل معنی مې تکړه وی دلته کې معنی د حالت تا یقینا حالت د عیسی علی السلام عند الله پنځ د الله باندې د الله په قدرتونو کې د عیسی علی السلام حالت څنګه دی کما مثل آدم پشان د حال د آدم علی السلام دی آدم علی السلام ته وګوره کنه هغه الله پاک بلا ابن و ام بغیر د پلار او مور دوړ نه پیدا کړو نو که عیسی علی السلام به صرف به پلار پیدا کړو څه خبره ده خلقه من تراب پیدا کړو والله تعالی هغه د خورنا ثم قال له بیا او الله تعالی هغه تا کن شان فیکون فیکون فکان دا حکایت ته حال ماضیه ده نو فیکون فکان نو هغه موجود شو ها صحیح مضارع په اعتبار د حکایت ته حال ماضی سره راوړی دا الحق من ربک اوس چې دا خبره تیرې شوې دوی سره څه دلیل پاتې نشو نو الله په اخیری کې سټمپ لګی ها اخیری کې دا خبره رچاوي الحق من ربک ذالک البیان دا بیان چې دا قصه د عیسی علی السلام حق خدا حق د من ربک له طرفه درفتانا فلا تکم من الممترین نو مکه یې ګټه دا شک شکیانو خلقنا چې چا پکې شک کړی چې عیسی علی السلام الہ یا ابن الله یا ثالث ثلاثه او پکې دا شک مکوا فمن حاجک فیه من بعد اوس مناظره کې خودی پړ شو چې پړ شو نو دا غي نه پس اوس مسله د چاره لا د مباهلی را لا راځي چې اوس نه پته ولګي راځي دعا وکړو چې څوک په باطل ای الله دې تبا کی راځي چې دا وکړو فمن حاجک نو هغه څوک چې جګړه کوي د تاسو سره بی دلیل فیه په بار د عیسی علی السلام کې چې دا خبره د عیسایانو وفد واوري د نصارا نه ګران وفد شپې ته کسه چکم هغه یې موږ مشوره کوو ګوشي کیو پښې ګوشي شو ته مشوره وکړه چې مشوره وکړه څنګه چلې وي څه خیال مو دی وی بالکل د الله پیغمبر دی او صحیح خبرې دی تعالی سلام بارک وکړي حکم مونږ یو منو نو سبا بیا قوم ملکی نه منی بیا بیا زمون قوم زمون ملکی نه مانی نو څه چل وسره کو وی جزیه به قبول کو و تبو تر د جزیه را نه اخلی او بس مباهله سره نشو کوله ولې وی کوم مباهله مو سره وکړه نو نه بم نوک پاتې شي نه بم یخت پاتې شي تباتی وی پوښوي ان هاذا له القصص الحق نو دا غټو ان هاذا یقینا دا قصه چې وا له القصص الحق دا بیان حق دی دا بیان رښتیا دی ګوره یو قصص ته یو قصص ته د قصص معنی بس کوي تاسو بیان تفصیلی تفصیلی بیان ته قصص وای ښا او قصص چې دا جمع د قصې ده جمع د چاره د قصې ده نو کتاب کې لیکل نو هغه ته قصص الانبیاء وای قصص الانبیاء وته نو وای ښا هغه جمع د قصې ده هغه کې قصې د انبیاء دي او قصص بیان تفصیلی ته وای ان هذا له هو القصص الحق یقینا دا بیان چې له هو القصص الحق دا پورا ها دا پورا رښتونه بیان دی سم تفصیلی بیان وشو و ما خلاصې سره بیان په ادم را بیان وشو سره پاره وشو نو خلاصه دا دا و ما من اله نشتر بل اله لا عیسی او سره ټول لا والا لا عیسی ولا مریم خوشی نه عیسی او نه مریم اله دی الا الله غیر د الله نه یو الله اله دی بیا دعوه تکرار کړه ما من اله الا الله اوس شمارای کنه تاسو کو داو بیا بیا اړه وې ځان سره الله لا اله الا هو خیال مو لا اله الا هو العزیز الحکیم شهد الله انه لا اله الا هو بیا ور پس رالا ان الله ربي وربكم فاعبدوا اسراغ ما من اله الا الله دا بیا بیا را ولی تخص سمر په وضاحت سره دا مسله بیانې و ان الله له العزيز الحكيم او یقینا غ الله تعالی تر له العزيز هغه د قدرتونو والا دی هغه عزیز دی زور ور دی خامخا یعنی قدرت کامله راغ دی او الحکیم هغه الله تعالی په دې حکمتونو والا دی نو علم کامل او قدرت کامله چې کوم د الوهیت الوهیت صفات دي هغه پچا کې موجود دي په الله کې هغه په بل چا کې نشته لري فإن تولوا نو کدوې مخواړولو د دغه دعوت نه فإن الله علیم بالمفسدين یقینا الله تعالی کوی په مفسدانو باندې فساد کوون کې خلک هغه وي چې ته ته دلایل وای دا هغه چې کوم اعتراضات دي هغه جواب وکي پس دا هغه نه بیا مغه د خپل رامیتوب نه نه وړي نو په هغه مفسد دی ها صحیح شو په دې ځای باندې دا باب ختم شو په دې باب کې سو وای اول دعوه وقول اللهم یا پسې لفظ دلایل چې لفظ دلایل پیش کړي به ته چې څوک دا نه مانی دا یو الله اولوہیت نه مانی نو ته څوک براءت ته وکا براءت ته وکا خددا دا یو الله اولوہیت چې مانن په کومه طریقه او چلیږم د پیغمبر په طریقه ان کنتم تحبون الله فاتبعوني دا یو الله اولوہیت خو عیسایان نه مانی عیسایان نه مانی هغه سوی هغه وای عیسی علی السلام سده الہ دی یا ابن الله دی یا صالح ثلاثه دا یا دا هغه مور وای خدایو دا هغه خدایو دا خبره کوي نو دا هغه ته پوره تاریخ راول اوس پردو چې دا هغه په نیکه کې دا هغه په نیا کې دا هغه په ماما کې دا هغه په مور کې پاغه کې آثار د خدای په کې بالکل نشته دی او هغه ته پوره تفصیل سره ذکر کړو کنه اخر کې ته وې چې بیا حق زو تا سره د لا اله الا الله داوا نه مني نو د مباهله دعوت ورته ورکا راځي مباهله وکړو پوه شئ که بیا مطلب دار د دینه پس مباهله مونږ کی نو دا پوهه چې دا سړی مفسد دی بیا به الله تعالی د سره په قیامت کې حساب کوي